په دې آیاتونو کې تفریح کوي په مخکنی واقعا د موسی علی السلام باندې تفریعات دي په دې کې مخکې تزهید په دنیا ذکر شو په واقعا د قارون سره چې قارون له الله پاک ډیر مال او دولت ورکړیو په هغه مال دولت هغه له هیڅ فایده ورنکړه هغه پاغه سره فساد وک په دنیا کې او الزامات او تهمتونه ولګول الله پس مکه کې خخ ک دارنګي په دې سره دا ذکر کړي چې قارون هغه د موسی علی السلام د ترز ویو دغه د قوم کسو لیکن اغله داغه رشتہ داري یا دغه خپلوالۍ څخه فایده ورنکړه دغه شان کې اوسړې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نسبی دی تر زوی دی پاولات کې را روان دی اغلب داغه عمل فایده ور کوي که ښه عمل کړي بد عمل داغه له هیڅ فایده نه ور کوي اوس په دې آیات کې دا تفریقی اوله په واقعا د موسی علی السلام باندې او تفرید مخکې په خاص کر دا کسانو د پر الله یې مونږ ګرځولې لا یریدون علوا چې نه غواړي لوی پس مګه کې ولا فسادن او نه فساد کول اوس دا تفریح څنګه د په مخ کې باندې مخکې د قصرت 4 نمبر آیاتو ګره سوره قصص التویل ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعا ان فرعون علا فی الارض یقینا و فرعون چلوی کولا پزمکه کی نو دلته الله سوی لا یریدون علوا دا جنت من آغا چاله ورکو چې هغه لوی نه کوي پزمکه کې دویم الله ورته ملټوا په دې مال سره فساد کول ځکه الله محبت نه ساتي د فساد کوونکو سره نو دلته ولا فسادن چې نه غواړي فساد کول پزماګه کې نو قارون پزماګه کې فساد کول غوښتل فرعون متکبر وسان او چت کړي نو الله وی جنت ولا نشتی جنت چا د پاره دی چې چا کې عجز وی چا پښلکی اوس دا ذکر کوي علت ته د مخکې آیات ته پاره او بیان د دې خبرې دی چې جزاء من جنس العمل څنګه چې یو سړی عمل وکړ د حق شان الله بوله جزاء ورکړي اوس تقوا مخکې اختیار کړه نو تقوا داغه مقابله کې سره حسنه جنت او څوک چې بدو کې ګناه عصيان هغه مقابله سي سيئه نو الله من جاء بالحسنه چا چې راتلو ک پنه کوي سره نو فله خير منها دلره غره حال داغي د وجنا من اجلیا داغي د وجنا د لپاره حالت په جنت په ومن جاء بالسيئه چا چرات لوک په ګنا سره په بدای سره نو فلا يجزى الذين عملوا السيئات بدل نشي ورکې دي هغه کسانو ته چې بد عملونه کړی دي چې کړی دي ناکار عملونه الا ما كانوا يعملون مگر هغه عملونه چې دوی کوي مگر بدل دا عملونه چې دوی کوي کوم عملونه چې دوی کړو دا هغه بدل ورته ملایي یعنی جزاء من جنس العمل که حسنه تقوا دې وکړو نو جنت په ملاويږي که سیئه دې وکړو دوزخ ان الذي فرض عليك لرادك الى معاد ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد اوس په دې کې یو خو تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته دویم په دې آیات کې تفریح ده مخکې په 7 نمبر آیات الته الله سویلو د موسی علی السلام مور ته ویلو کنه دې بتا ته موږ واپس کو ان انه ان لرادو الیک ان لرادو الیک موږ دې تا ته خامخ واپس کو دا زوی ستا موسی علی السلام دلته نبی علیہ السلام تعالی وی چې موږ تا واپس کوو با سه ته اله معاد مکی ته به واپس کوو څنګه چې ته د مکی نه وکړې موسی علی السلام د مصر نه تلو مدین ته هجرت کړي واپس مصر ته راغی د مور نه تلو فرعون کرا واپس الله د مور غیږي ته راوست دغه شان ته به د مکې ته واپس را روان په دې سره نبی عليه الصلاه والسلام ته الله پېښونګي وکړه چې ته به واپس کېږي د مکه و فتح کوي د مکه به ته فتح کوي پېښونګي ورته وکړه مخکنه نو الله ان الذي فرض عليك القران یقینا هغه ذات چې فرض کړی دی پتا باندې رسول لري قران عظیم چې دا قران عظیم به تر رسې د حاضر منی الله فرض کړی دی لرادک الی معاد نو خامخا واپس پکې به تعالی را غزید واپسې تا هغه زید واپسې سو مکه وکنه هغه تبر الله تعالی واپس کړي وقل ربي انا من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين نبی علیہ السلام من بعض خلقو الزامات لګول ورته وی ته گمراه دروغ نسبت ورته کو نو هغه جواب کوي الله او پیغمبر ربي انا من جاء بالهدى او پیغمبر رب زما خپوله پاغه چا باندې چې راتلې کړې دي په هدایت سره ومن ومن و فی ضلال مبین او په هغه چا چې هغه په گمراهی ښکارا کې الله په دې ټولو من عالم دی څوک گمراه دی څوک په هدایت باندې دی دا علم الله سره دی وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك اوس دام تفرید په مخ کې باندې 7 نمبر آیات او په 17 نمبر آیات سات نمبر آیات کې الله د موسی علی السلام مور سره لوس کړو چې وجاعلوه من المرسلین دې بز ګرځوم د پیغمبرانو نه دله بز پیغمبري ورکوم نبی علیہ السلام ته الله استاوم دا امید نه نه دې سوچ او فکر او چې تا ته پیغمبري ملاويږي نبوت په ملاويږي او تا ته د نبوت پیغمبري الله وی دا قران می دل راک کتاب می راک نبوت می راک د سو جنا د خپل رحمت او د مهرباني د وجنا نو فلا تکونن ظهیرا للکافرین ګور دې مت تفریق په دې آیت کې څه ده مخکې موسی علی السلام ویلو کنه چې فلن اكون ظهيرا للمجرمين الله پاک چې نشم زم امدادي د مجرمانو چرته د مجرم امداد بنکو چې دې کافرو ته مسله بیان کا دو کوشش دا کوي چې تا کې مداهنت پیدا کی قسمه قسم طریقو سره شروع دي چې تسس شي په مسلې بیانولو کې نو الله ورته وي ولا يسدنك عن آيات الله ونړی تعالی پیغمبر عن آیات الله د بیانونو د آیات د الله نه ونړی تعالی پیغمبر د آیاتونو د الله نه ګور په دې آیات کې نبی علیہ السلام ته ځن نه کړ لا یسدنک ولا تکونن من المشرکین ایو امر ورته کړل او دعو الی ربک خبر رب وبلا ولا تدعو مع الله الها اخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه په دې آیات کې تشجیع نبی صلی الله علیه وسلم ته او مقصد په دې کې بیان هغه څه شی مقصد توحید پنځه قسمه توحید ته اشاره کوي اول ولا تدع مع الله را مدد شمو سره د الله نه بل چاته چې ته الہ غني بل چاته را مدد شمو یا لا اله الا هو نشتره سوک حاجت روا مگر دغه یو الله دې نشته سوک لایق د بندګۍ کل شیء هالک الا وجها په دې کې د درې معنی دی وګورته کې کل شیء هالک الا وجها هر چیز په خپل وجود کې محتاج دی الله ته او معدوم دی الا وجهه سوا د مخ د ذات الله تعالی نه هر یو شی محتاج دی معدوم دی ختمیدون کې دی الا وجهه سوا د ذات الله تعالی نه چې هغه معدوم کیږي بنا دوی معنا دا ده کل شیء هالکون هر سیز فنا د پر پیدا کړی شوی دی هر سیس فنا د پر پیدا کړی شوی دی نو هغه منو فنا راځي فنا کیږي با الا وجهو سوا د مخ د باری تعالی نه سوا د ذات د الله تعالی نه چې هغه با هغه فنا نه راځي درې معنا دا هغه امام بخاری کړی دا امام بخاری معنا کړی دا هغه کل شیء هالکون هغه کل عمل لا يقبل هر عمل هغه نه قبليږي الا ما يريد وجهه الا ما يريد به وجهه مگر هغه چې هغه د الله رضا ده پروشي یعنی هر عمل باطل او برباد دی سوا دا عمل نه چې د الله رضا د پاره وشي کوم چې د الله رضا د پاره کوم عمل وشو هغه قابل قبول دی له الحكم خاص داغه په اختیار کې هغه د حکم اختیار هغه واقدار دی هغه لپاره فیصله دي و الیه ترجعون خاص هغه تبو ګرځول شي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين سورة عنكبوت عنكبوت ورتزكوي رسو الله مثال عنكبوت ذكر كي ذكر سورة نوم فعنكبوت عنكبوت سره د دې صورت رب د مخ کې سره په وسوجو سره دی په صورت انبیاء کې صورت قصص کې الله پاک ابتلا په انبیاء ذکر کړه چې ابتلاګانې په انبیاء ور اور راولما نو په دې صورت کې وي چې ابتلاګانې په مؤمنانو هم راځي یوازې په انبیاء نه دویم رب دا د مخکې صورت کې تسلی و نبی صلی الله علیه وسلم ته نو په دې صورت کې تسلی ورکړي مؤمنانو ته دریم دا چې مخکې صورت کې نفي د شرک په دعا وا نو دلته ترغیب ورکي چې دا مسله بیان کا دا د شرک په دعا دا مسله د عامه قاعده بیان کړي څلورم مخکې صورت کې د فرعون هلاک ذکر کړ چې الله فرعون هلاک کړو نو په دې صورت کې نور اقوام ذکر کړي چې د فرعون علاوه نور قومونه هم تبع کړیو ځکه هغه مکذبینو او پنځم په سوره قصص کې تشجیع او مؤمنانو ته په واقع د موسی علی السلام تیزی ورکول چې تیز شدي مسلې د پاره نو په دې صورت کې تشجیع د په نور واقعاتو باندې واقع د نوح علی السلام واقع د ابراهیم علی السلام واقع د لوط علی السلام واقع د شعیب علی السلام په دې سره الله ته ځونه ورکړي دعوه د صورت ته تسلی ورکي مؤمنانو ته په دې صورت کې تسلی د پاره د مؤمنانو خلاصه د دې صورت دا صورت منقسم دي سلور بابونو ته اولنې باب پاره کې سوار لس آیاتونه دي په دې کې اول داوه ذکر کوي داوه د صورت چې هغه تسلی ده او داغه نرستو سلور ابتلاات ذکر کوي سلور ابتلاګانې چې الله کله ته دا مسله بیانې نو الله په درمن سلور ابتلاګانې راوړي سلور ابتلاګانې د پاره د مبلغ کله چې مسله شروع کی اوله ابتلا مجاهده الجهد الكبير تب ډیر مهنت کوي د دې مسلې د پاره په دې کې به تامن قسمه قسم مصیبتونه او تکلیفونه راځي او دویم د مور پلار دعوت شرک ته ستا مور پلار به شرک ته ترابلی چې کله مور پلار مشرکان شرک ته برابرلی خو ته به دا خبره نه مانی هغه به دی عاقی د کور نه به دی وباسي شړی به دی خو ته به دا مسله نه پرې دی او درېمه ابتلا اذیت د عام خلقو له طرف نه عام خلق به ته بدره دی وي څوک په کنسل کوي څوک په سوي ته به دا برداشت کوي او سلورم دعوت د مکذبین او مداهنین تا ته تا ته به مړ خیر د لغونه شرکو کا کنه زمنګ شان عملو کا خیر دی تا به سستی نو الله وی دې سلور خبرو کې ځان ثابت قدم کا الف لام میم حروف مقطعات د اعجاز د قران عظیم د پاره او اشاره د دې ته چې مصیبتونه تکلیفونه بلایا برازي دا مصیبتونه تکلیفونه بلایا په دغه انبیا راغلي او دغه مصیبتونه بلایا په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې راغلي دا چاره لګلي الله نو دغه مصیبتونو بلایاو کې ځان به ثابت قدم پاتې کوي احسب الناس ان يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون بعض خلق هغه دا سوچ کوي چې دا بعضی صورتونه په شپو ویل بعضی شپو منی ویل پکار دي هغه ته د صورتونو شپه وي پښتو کې وینن د صورتونو شپه ده هغه صورتونو شپه وی 23 رمضان باندې ناغه من راجم چې سورې عنکبوت او سورې روم وی او په دې باندې بیا مولیان پیسې اخلي بعضی په درشته مې روجي وي بعضی په ویشته مې 27 مې دا دواړه صورتونه وي نو کته ورته په دې باندې دلیل شته ویاو څه دې کې دلیل می تفسیر ابو سعود دغه فضایل لیکل نو تفسیر ابو سعود خو یواز د دوت فضایل نه دي لیکلي فضایل خو د ډیرو صورتونو دي خو فضایل ذکر کړل دی خو نه دی ویل چې پته یې اسمنه وایا یا په ستا اسمنه وایا دا په نور سن په د تاریخ په یو دغه کې نشته کتاب فضایل خود هر صورت شته په دې صورتونو کې مسله د قتال بیان شوی ده سورۃ روم کې دی چې په انسان کې بهادری راولي نو شیطان ولګید خلق ته وی چې تاسو راشه په دې پیسې ګټای پرې دې ته کې مسله بیانولو مسله وې د اخون درویزه رحمت الله علیه یو کتاب دی ارشاد الطالبین پاغي کې غلي کلی چې په 23 شوال باندې سورته روم او سورته عنکبوت لولای نو دا هغه هغه فضایل لیکل دا رنګ هغه دغه شنم په رمضان کې هم لولای خو دا هغه په نس حدیث ویل خو هغه خپل یو خبره کړله نو دغه څه دلیل خو نه دی هغه یو خبره وکړه نو هغه نه خلق ځان د پر استدلال جوړ کړی اشاره ستا کته موحد په لفظ د امنا نه خلاصيږي د امنا لفظ کافی نه دی ایمان لفظ کافی نه دی الله وهم لا یفتنون ان یترکو دې د پر مفعول محذوف دی ان یترکو بلا افتنان چې دو به پریدو منګه بغیر د امتحان نه صرف په دی وجه چې دو ویلی آمنا صرف په آمنا به پریدم الله نه په دی نه پریدم وهم لا یفتنون حال دا چې په دوه امتحان نشي کېده په دوه به امتحان نشي او دغه شنه په دوه زپریدم د دې وجه نه کله چې آمنا دی او ایمان دی راوړ کنه اغه نرست مصیبتونه تکلیفونه پریشانې برازي ځکه یوازې آمنا ویل خو نه دي کنه دې پسې مسله بیانول دي هندو مسلمان شیو کنه او د سکاو نو بل هندو پیدا سي تیر وته هغه ورته سي چل کوي او دس کو هغه دا یوازې او دس کول نه دي دا ورپسې د اړ روجي را رواني دا ورپسې د اړ روجي را روان دی غو بنسي دا یوازې امنا ویل نه دي چې منګي مان لرو تکلیف مصیبت پر راځي پریشانې پر راځي ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين اوس مخکې د پر علت ذکر کړي دا امتحان ولیکم دا ازمیخ ولیکم الله وی دا امتحان ازمیخ الله ولیکي ګوره په مدرسه کې چې طالب نه تپوس کیږي کنه امتحان ته ناغسته کیږي دا څه د پاره دا دې د پاره چې طالب تنګي دا دې د پاره چې طالب کتاب سو یاد کړ دې وای 80 نمبر واغستی 70 واغستی 50 واغستی د دې څه مطلب دی چې دته کتاب 70% یاد دی دته دا مضمون 50% یاد دی 40% یاد دی د ته 80% یاد دی 100% یاد دغه پرسنټ خي د دې وجنه امتحان کوي د دې وجنه د امتحان کوي چې د طالب د کتاب یاد کی د طالب د کتاب یاد کی الله عزت امتحان ولې کوم د خلق را سرګندوم چې کوم رښتینی دی کوم دروغجن آمنا خو ډیر ویلی نو الله ولقد فتن الذين من قبلهم او د نبی رسول الله په مقابله کې به درېدل او بد عملو ته به دعوت ورکاو نو الله وی ام حسب الذين يعملون السيئات اي کوم خلق ګمان کې هغه خلق چې عملونه کوي بد ان يسبقونا چې دوب بچ شي زمنګ نه دوب موږ نه بچ شي د دوی دا خیال لې کم موږ دا بد عملی کو دا مخالفت د پیغمبر کو مخالفت د قران کو نو موږ به بچ شو سه الله وسا ما يحكمون بد داغه فیصله چې دوی وکړه کومه فیصله چې دوی وکړه دا ډیره بده فیصله دی وکړه ته د الله نه نشي بچ کېږي من کان یرجو لقاء الله فإن اجر الله لآت اوس په دې کې دا ذکر کړي چې کله ستاده یقیني چې ته د الله سره ملاقات کوي قیامت یقیني را روان دی نو بیا د دې مصیبتونو تکلیفونو ته ځان تیار کا ځکه کله چې سړی د محبوب دیدن لذي کنه نو لاره کې هر قسم تکلیفونه چې راځي هر قسم پریشانی چې راځي هغه پریشانی برداشت کوي بیا هغه مصیبتونه په ځان منی وړي من کان یرجو لقاء الله سوک چې امید لري د الله تعالی د دیدن لقاء الله ملاقات د الله دیدن د الله چې په قیامت کې د الله دیدن کوم د الله ملاقات وکوم دا من شرطیه ده نو جزاء ولا محذوف راو باسه نو فليصبر على البلايا سوک چې دا غواړي چې زب ملاقات کوم د الله سره چا د عقیده ده دیدن بد الله کوم نو فل یصبر علی البلایا صبر دیو کی په مصیبتونو تکلیفونو باندې فل یصبر علی البلایا صبر دیو کی په مصیبتونو تکلیفونو باندې دا کوم مصیبتونه تکلیفونه چې را روان دي په دې به صبر کوي نو ته به د الله سره ستا ملاقات وشي ولی فإن جل الله لآت یقینا نیټه د الله تعالی یقینا راتلون کیدا هغه ملاقات نیټه یقینا راتلون کیدا یا د لقاء الله نه مراد څه دی باس بعد الموت چې دا د دا یقین نه چې زبا د مر نرسو دوباره ژوند کېږم نو یقینا نیټه د الله تعالی را روانه راتلونکې ده وهو السميع العليم دا الله اوریدون کې علیم پوه دی من جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين په دې صورت کې به هر خبره چې ذکر کینو سلور سلور به ذکر کې سلور سلور خبره اوس دا هغه ابتلاګان شروع شي سلور ابتلاګان اول ابتلا څه ده چې ته په کوشش کوي د مسلې لپاره سستی بنه کوي مهنت پکای سستی کې بنه چې سړی دې سړی زما مخالفت وکړ دوه لہذا اوس دا مسله د قضې پوری پورا ده الله ومن جاهد فانما یجاهد لنفسه چا چې ځان وکړو نو فانما یجاهد لنفسه پس یقینا کړهو کوي د خپل ځان د پر خپل ځان د فیدې د پاره ور دې کې جهاد او خدای جهاد نه جهاد نه مراد قتال ځکه صورت مکی دی کنه نو په مکه کې جهاد او قتال اعلان لا نه وشي نو من جهاد چا چې ځان وکړو نو فانما یجاهد لنفسه یقینا کړهو کوي د فائدې د خپل ځان لپاره خپل ځان فائدې لپاره د ځان کړي ان الله لغنی عن العالمین که زین کې دا خیال راشي چې کې دې شي په دې سره الله ته فائدې رسی نو ان الله لغنی عن العالمین یقینا الله بے پروا دی د مخلوق نه الله ته ضرورت نشته الله ته ضرورت نشته کته د الله ستاینه و یو کنه کوي د الله دین د پر مهنت کوي او کنه کوي ته چې څه خپل ځان د پر کوي نو پاسه مهنت وکا نو ته چې کله مهنت کوي کنه نو الله ولا بشارت ورکړي زیره ورکړي خامخا او بری جوم د دون سیئاتهم گناونه د دو یا لنکفرن عنهم سیئاتهم لری بکم د دونه غ مصیبتونه تکلیفونه د دو کوم مصیبتونه تکلیفونه چې دوی ته ورسیدل اول نجزی انهم احسن الذي كانوا يعملون او خامخا بدله به ورکم دوی ته خسته بدله د هغه امرونو چې دوی کوله کوم عمل چې دوی کول داغه بدله به ورکم اشاره دی ته چې عمل دې نه کو کوم مجاهده دې وکړه jihad دې وکړه ځان دې وکړاو د دې بدله به تعالی الله راکړي دا بدله بيزې نه اوس دویم امتحان ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم ګورم امتحان دی ازمیخ دی خو سره د امتحان او ازمیخ نه ته د پلار بیا د بی بنه کوي د مور بیا د بی بنه کوي چې د مور پلار بیا د بیونه کوي سره د دینه چې هغه مشرکان دي هغه کافر دي ته به داغو بیا ادبی نه کوي خو په کفر او شرک به داغو خبره نه مني الله وی ووصینا الانسان بوالديه او پوخ حکم کړ دې منګه انسانانو ته یا کلک حکم کړ دې منګه انسانانو ته بوالديه د مور او پلار سره د خ کولو چې مور او پلار سره به خېګړه کوي نو مور پلار ته مور پلار سره خېګړه کومه ده خېګړه دا ده چې تور ته کلمه د توحید وای لا اله الا الله وای ابو هرره رضی الله عنه مور چې ایمان نور راوړې کړه نبی علیہ السلام ته دعا وکړه نبی علیہ السلام ورته دعا وکړه ابو هرره رضی الله عنه منډه کړه دا کور لک فاصله کېو چې د نبی علیہ السلام دعا مخکې رسي او کنه زه مخکې رسم نو چې لاړ وره یو ټکو مول ورته ظلم بم صبر وکړه نبی رسول الله ورته دعا کړې وکنه هغه ایمان راوړ نو وصینا الانسان بوالديه حسنا مور خپل سره خېګړو کا نو خېګړه د مور خپل سره دا د حسنا چې ته ورته کلمه د توحید وای چې ژوند دي او چې مړ شو مور خپل حدیث کې راځي نبی علی السلام نه صحابي ته پوس کوي چې د مور خپل سره د هغه د مرګ نرستو خېګړه څه ده نبی رسول الله یان تکریم صدیقهما چې ته دغه د دوستانو پالي داغو دوستانو عزتو کې ستا د مور امزوري زنانه ستا د مور رشتہ دارانی داغو پالي ستا د پلار دوستان ستا د پلار رشتہ داران هغه پالي نو چې پلار دوستان نه پاري د مور دوستان نه پاري د مور رشتہ داران هغه رشتي دا غو نه پاري د د پلار سره هیڅ دوستی نشته دا د مور پلار سره خېګړه نه ده نو ان جاهداک لتشرک بی ما ليس لك به علم اوس و ان جاهداک که دو زور لګی پتا منی اته دعوت دل نه راکې زور در باندې لګي پس لتشرک بی ما ليس لك به علم چې ته شریک جوړ کې د ما سره اغه څوک چې ليس لك به علم چې نشته تاسو تعالی رب داغو په شرکت باندې هیڅ علم یا هیڅ دلیل کدا مور خپل دې کوشش کوي لګیا دي چې تا شرک ته وبلی په زور دې شرک ته وړي په زور سره پلار اعلانو کې دې منع اخته مور وی دې منه اخته ضرر کیږي کله به د کور نه وباسي چې زمون کور نه وځه زمونږ د کور نه وځه کور کې ما پاتې کیږي چې ته شرک د بابا په نوم نظر نیاز نه ورکای بابا لنزي ولی لنزي دا قبر ته نزي او تاند کور نه وباسي نو کور نه وځه خیر دی چې هغه خفکیږي دي کې خفشي او ته بیا د بینه کتب وسره خېګړه کوي بعضی خلک خپل پلار او د مور د موحدین مور پلار بیزتی کوي او د مور پلار بیزتی دا هم چې د پلار نیکه قر هغه هم بیزتی کوي د نسل او د خاندان بیزتی کوي نو الله فلا تطعهما نو خبره ممنه د دې دواړو د دې مور خپل خبره ممنه چې تا شرک ته پلی کفر ته بلی ګناه ته بلی بیا به دوه خبره نه مانی په شرک او نور خېګړه بو سره کوي احسانات په سره کوي الی مرجعکم ما ته پیشی تاسو ما ته واپس کیدل تاسو فانبئکم بما کنتم تعملون نو خبر بدر کوم تاسو ته دا غس عملونه چې تاسو کړ دې څه عملونه تاسو کوي نو ځکه خلق پوه شي دا خو عاق ته کنه دی خو د پلار نه عاق ته دی خو د مور نه عاق ته ځکه د پلار مور خبرونه منل کنه هغه ورته شرک وکنه د شرک نه او عمل نیکو که په طریقه د پیغمبر لندخلنهم نو خامخه داخل بکو موږ دلرا فی الصالحین په ډله د نیکانو کاملانو کې سړی د عاق نه دی پلار ورته عاق ویلی پښتو کې وي د حق ته حق وي ته معنا حق نو حق خو خي عاق ته دا لفظ عاق عین سره نو چې کله دی عاق ته نو دی عاق نه دی الله وي ځکه دی خو نیک صالح دی الله دې په زړه صالحانو په ډله کې واچو ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله وز د دې زنه دریم افتنان ذکر کړي د خلقو د طرفنا خو کله الله تا تم ګورې زور نه راکړي چې کله مسله بیانای تا ته لک تکلیف ورسی نو ته منافقت نه کوي بیا مداهنت بنه کوي منافق کیږي بنه پاغه مسلې به خپل کلک ولاړي بعضی کس ته چې لک تکلیف ورسی کنه نو هغه سي هغه مداهن شي منافق شي بیا د اق خلق سره مرګري شي وسړه پرې دغه دوم خوي دغه خبره هم خده الله بعضی د خلقنا غدي چوي آمنا بالله من ایمان راوړل په الله باندې دا مسله بیانې توحید نو فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله فاذا اوذي في الله هر کله چې ورسیږي دتا یا اوذي في الله بدر دی ویلې شي دتا په دین د الله کې په لار د الله کې فاذا اوذي في الله دې مسله بیانې ولاړ دي خلق ورپسې را پاسید بدره دی ورته وي دي خلق ورته بدره دی وي په لار د الله کې نو جعل فتنه الناس دې ګرځي هغه مصیبت هغه د خلق بدره دی کا عذاب الله پشان د عذاب د الله څنګه چې عذاب د الله راشي انسانان د بدونه د هغه د ګناونو نه شرکونو نه کفر نه بس کی کنه نو د قشانې د منې دا مصیبت د خلقو طرف نه راغې نو د مسله توحید پر خدا الله داسې بنه کې منافق بنه جوړيږي مسله توحید بنه پرې دي کته منې مصیبت راغې تکلیف راغې خیر دی ته به دا مسله بیانې نو الله وی ولا ان جاء نصر من ربک کچرت راشی امداد ستاسو رب طرف نه دې مسله توحید بیان کی مخنه تمام موحدین وی وی راځي روټي وخره مټي وخره کینه وای راځه دی خوشاله دا خو ګڼ مرګري دي دی خوشاله شي ولا ان جاء نصر من ربك په جمعات کې څوک مخالفتونو کې امداد یو کی کستا درب طرف نه امداد راشي نو لا یقولون انا معكم دی وې زه خو تاسو مرګري مسړیا زه خو تاسو نه تاسو مرګري موحد ما دا خاص چا ویلی زما بارک انما معكم نو الله جواب کوي اوليس الله بعالم بما في صدور العالمين آیا الله خبر نه دی پسینو دا خلق پسینو د خلق باندې هغه چې پسینو د خلق کې دی الله پاغي من عالم دی الله خو خه عالم دی هغه چې پسینو د خلق کې مطلب کوم منافقت پروت دی چې پسینه کې هغه منو عالم دی دلته اوس الله سرګندې څوک منافق او مؤمن چې کوم واحد دی کوم منافق دی الله وی دا امتحانونه دي د پر راولم د اسمیخ دي د پر کوم ولا يعلمن الله خامخ چې کار کوي الله تعالی کسان چې ایمان راوړلې موحدین دی ایمان راوړلې ولا يعلمن المنافقین خامخ کار کوي کسان چې منافقان دي منافق او مؤمن په مس کې فرق د فرق چرته بل مسله شروع کنه ای کله کله راځي د عرس کې کینا د عرس شروع دی دا د بابا عرس ته دی کې کله کله کې دې سړی څه کمیږي خو نه ستا ایمان خو تاسو سره دی کنه نو ته ورته یې سړی چې د عرس کې کینم دا خو شرک دی دا ګناه دی دی به هیڅ ګناه نشتی سړی موږ چې پکې نه یو دا موږ چې د دار اسقات کې نه یو دا موږ چې دا کارونه کوو دا غو د ګناونو نه هیڅ شي نشي پورته کوله ولی الله قاعده ذکر کړل مخکې کنه ولا تزر وازره وزر اخرى یو کس د بل بوج د شي وچتوله نو دې چې وستا بوج تم دروغ وای کنه دې ستا بوج کله وچتول شي او دویم جواب وانهم لکاذب انهم لکاذبون یقینا خامخدو دروغ جن دي دا دروغ وي دو دا دروغ جن دي دو د چاپېټې ګنا نشو چتولې اوس دریم جواب کوي ولا يحمل الناس قالهم واثقالا مع اثقالهم الله وي دوبه د قیامت پر خپل بوج چتي بل بوج دی هغه بدو چتي دي شي چې د خلق گمراه کوي د اذلال د اضلال د بل سړي د گمراه کولو هغه بوج به موچته ځکه هغه هم د ګناه کړل لکه دعوت ورکې د ګناه خلق ګناه ترا بلی نو الله وی ولا يحمل الناس قالهم خامخا پورته کوي به د پیټ خپل لرا اسقال خپل پیټ خپل د ګناه پیټ هو اسقالا او چتای به پیټ د گمراه کولو واسقالا او چتای به پیټه د گمراه کولو مع اسقالهم سره د خپل پیټو سره د خپل پیټینا کوم پیټه چې خپل مخ اوچت کړل دویم پیټه به سره دا اوچته دی به سید دغه دو پیټي اوچته ا دې چې وځ دا درې موچتوم کنه دا دې دروغ ځکه څه خر خو نه دې چې درې پیټي دو پیټي له پوره دي کنه دغه دوه دي اوچت ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا يفترون الله خامخه تپوس پکې دی شي د دنه پر د قیامت عما كانوا يفترون دا هغه چې د څه دروغ جوړول د په الله باندې دروغ جوړول څه دروغ چې دوی دروغ دا کوي کنه ستا بوج بس اوچت کم ستا د ګنا هغه زما په غاړه ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا 50 عاما اوس د دې زنا تر 41 نمبر آیات پورې دا دویم باب دی په دې کې سلور ابتلاګانی ذکر کړي مونږ ویل سلور سلور خبرې به سلور ابتلاګانی ذکر کړي اوله ابتلا په وګدوالي د عمر سره چې تب یو وګد عمر به استا کار څومره عمر دی هغه ټول عمر به ته مسله بیانای باغی من واقع د نوح علی السلام ذکر کړي چې وګوره نوح علی السلام مسله بیان کړ دا نه نیم سو کاله نه نیم سو کاله مسله بیان کړل او مسلمانان شي پکې سودي وکسان وکسان ایمان راوړل دویمه ابتلا چې تب توحید بیانې تفصیل بکره توحید نو خلق پستا مخالفت شروع نو دومره مخالفت پکې دشمنی بکې چې تاب اور ته غورځي د ابراهیم علی السلام شان نو پاغه من واقعا د ابراهيم عليه السلام ذکر کړي چې تا به وجني ستاد مرګ تدبیر وکړي خو ته به دا مسله پرې دی نه د ابراهيم عليه السلام شان او درې ما ابتلا چې تا پورې به استهزاء کوي ملنډ او مزاق بدر پوری کوي او مطالبه بدر نه کوي زو موږ من عذاب راولا زو مصیبت موږ من راولا نو پاغه من واقع د لوط علی السلام ذکر کوي او سلورم ابتلا تکذیب بکی او د قوم طرف نه مسخري وي ملنډي وي هغه څوک واقع د شعیب علی السلام د سلور ابتلاګان او سلور واقعات به ذکر کی تسلسل سره اولنې واقعه ولقد ارسلنا نوحا یقینا لګلې موږ نوح علی السلام الی قوم خپل قوم ته نو فلبس فيهم الف سنه الا 50 عاما نو ایثار شو د پاغو کې زر کلا الا 50 عاما استوا د 50 کالونه الا 50 عاما نه نیم سوا یعنی زر کلا الا 50 عاما سوا د زر 50 کالونه نو ګوره دې کې داسې اسان عبارت ولې نه وي چې 950 سنه 900 سنه و50 یا 950 سنه دا سی ولې ونوي دا سی ولې الف سنه الا 50 عاما دا ولې وي دا غي یو وجدا دا چې مفسرین وي الف سنه الا 50 عاما دا عبارت مختصر دی په نسبت سره هغه چې 950 950 سنه هغه وګد دا عبارت دا مختصر دی دویم هغه دا د دې وجنه وي چې عظمت د دې مسلې ته اشاره کوي چې ګور الف سنه زر کاله مسله بیان کړه ها 50 کاله تنه کټ کړه 50 کم زر کاله پښتو کې ورته 50 کم زر کاله عرب ورته الا دوی چې الا راولي کنه د کمولو لپاره راولي نو الف سنه الا 50 عام مگر 50 کلنه او دریم د دې وجنه وې دا عبارت وي چې په دې عبارت ویلو سره پوره مقصد سرګن شي هغه پوره مقصد سو الف سنه چې ګور نه نیم سو کاله نوح علی السلام سنه ذکر کړل سنه تیر کړل سنه هغه کلونو ته وي چې هغه په تکلیف او مصیبتونو کې او عام په عربی کې هغه کال ته لیکيږي چې هغه کې خوشحالي فراخي نو الف سنه زر کاله الا 50 عام مگر 50 کاله تنه کم کا سوا د 50 کال نو 50 کاله په دمنه خوشحالي وراحت او د نه نیم سو کاله د په تکلیف کې تیر کړ نو ځکه الف سنه الا 50 عام او د نوح علی السلام عمر سوک پاړه سو کال او سوک 15 سو ځکه څه عمر د مسلې نه رسټ ډیر تیر کړل او سه مخکې تیر تیر کړل نو فاخذهم الطوفان وهم ظالمون پس اونی ول دولره طوفان او دو ظالمان فانجینا واصحاب السفينه وجعلنا آیه للعالمین پس الله بچ کومګه دا نوح علی السلام واصحاب السفينه خلق چې په کشته کې یعنی د کشته والا می بچ کړ نشاپوری لیکلی تفسیر منیر والا چې د نوح علی السلام نه نیم سو کاله مسله بیان کړ د نوح علی السلام سره و کسان یا په دې کشته کې د نوح علی السلام سره وکسان هام سام یافس او درې داغو خزي د نوح علی السلام درې زامن درې داغو خزي شپږ شو او یو نوح علی السلام نه نیم سو کالو کې شپږو کسان ایمان راوړ خپل خزي ایمان اندراوړي یو ځکه کنعان هغه کافر او ابراهيم عليه السلام هغه من ابتلاګان راغلوي هغه مسله بیان کړه دي مسلې د پاره هغه ورته دنګلي ورته دنګلي نو تا منی بم د تکلیفونه مصیبتونه راځي ته بم تا به وجنی یا به اراده د ور مرګ کوي و دا مسله بنه پرې دي ستا امداد به څوک کوي الله نو الله وایي و ابراهيم اذ قال لقومه ابراهيم نه مخکې لفظ ارسلنا محذوف دی وارسلنا ابراهيم اوليګه منګه ابراهيم عليه السلام اذ قال لقومي کله چې دوی خپل قوم ته اذ قال لقومي کله خپل قوم ته عبد الله بندگی خاص کې الله لره وتقو او ویریږي دا غنه ذالکم خیر لکم دا به غوړ استاس د پاره ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ نو مسله بیان کړه او مسله به ګوره خو وضاحت سره بیانې انما تعبدون من دون الله اوثانا یقینا تاسو عبادت کوئ بندگی کوئ ما سوا د الله نه اوسانن دغه شکلونو جوړ شو اوسانن وسن ویل کی کل ما يعبد من دون الله هغه څوک چې دغه عبادت شي د الله نه علاوه ما يعبد من دون الله د الله نه علاوه د چا عبادت کیږي هغه ته وسن ویل کیږي مخکې مونږ ویلو کنه د وسن اطلاق په صلیب باندې کیږي ځکه هغه جوړ شوی دی داغه خلق عبادت کوي او د عدی ابن حاتم رضی الله عنه قول من پیش کړو دا رنګ وسن اطلاق په قبر منیم کیږي نبی علیہ السلام دعا کول اللهم لا تجعل لا تجعل قبري وسنا تعبد الله زما د قبرنا وسن نه جوړی چې داغه عبادت کیږي او د وسن اطلاق په هر معبود من دون الله باندې کیږي نو دته انما تعبدون من دون الله اوثانا هغه شکلونه چې تاسو کوم جوړ کړی دي الله نه علاوه تاسو دا غو عبادت کوئ وتخلقون افکا اجوړوي تاسو درو قصي وتخلقون افکا جوړوي تاسو درو قصي درو قصي ور پس جوړوي دا فلان کې بابا چې دی وای چې د لس کال وروسته هغه دوبه شوی غرق شوی بیړی هغه سره د خلقونه ژوندونه رقشن راوخه دا کمال لوي دي ته وګوره درو قصي ورپس جوړي ان الذين يعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا ابراهيم عليه السلام ورته وي چې یقینا هغه کسان چې تاسو را بلې ما سوا د الله نه لا یملکون رزقا وسن لري تاسو لره د روزای د رزق وسن لري ګور دې کې نفي کوي رزق د اختیار د رزق د مخلوق نه نفي کوي ځکه د انسان غټه مجبوری سي رزق یې کنه دی رزق پسې ویرو کیو دی روزي پسې ویرو کیو نو څوک سعودي ته روان دي نو څوک امریکای ته روان دي نو څوک مختلفو ملکونو ته روان دي څوک د خیبر پښتونخوا نه کراچۍ ته روان دي څوک د دې نه ال ته روان نو رزق په ګټلو پس روان نو الله ولا یملکون لكم رزقا وس نه لري تاسو لره دروځي هیڅ قسم رزق دو تاسو نه شرا کوله ګور لا یملکون نفي وکړه او د نفي په سیاق کې څه راوړه نکره نکره چې په سیاق د نفي کې راشي نو عموم پیدا کوي هیڅ قسم رزق دو تاسو نشي را کولې د هیڅ قسم رزق دو مالکان نه دي اختیار من نه دي نو فبتغوا عند الله الرزق ولټوي د الله سره رزق روزي د الله سره ولټوي الله به تاسو رزق راکړي سره الله به روزي راکړي ګوره مخکې رزق نه وي لا یملکون لكم رزقا او رسوي فبتغوا عند الله الرزق ځکه مخکې عام رزق نفي ک او رستو کمال ذکر کوي د الله چې د تمام رزقونو د شي مالک څوک دی والله نو د دې الله سره رزق لټوي کمال د رزق الله سره دی وعبدو بندگی خاص کوي دی الله لره وشکر له شکر کوي داغه الی ترجعون خاص دی الله تبو ګرځول شي وان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم وما على الرسول الا البلاغ اوس د دې زنه تر هغه 23 نمبر آیاتونو پورې دې کې دا تفسیر ابن کثیر رحم الله وی چې دا واقعا د ابراهیم علی السلام ده خو ځنې ځکه التفات کړل د غایب نه مخاطب ته مخاطب نه غایب ته کله متکلم ته خو واقعا قد ابراهيم عليه السلام ده او ابن جرير رحم الله وینا دې ته جمله معترضه وي او په اصطلاح د تفسیر کې دې ته ادخال الهي وي نو هغه دا ادخال الهي دی او سید هغه چې دا واقعا د ابراهيم عليه السلام ده وان تکذبوا کچرته دو تاسو دروغجن کوي نو فقط کذب امم من قبلک یقینا دروژن کړی دي ډیر امتونو مخکې د دونه چې مخکې د دونه چې کوم ډیر امتونو هغه دروژن کړی خپل انبیا وما علی الرسول البلاغ المبین نه دی په پیغمبر زمان باندې مگر رسول کار دی اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده اولم يروا اي نګوري دو چې څنګه پیدایش کړل اول ځل الله تعالی اول ځل الله تعالی پیدایش کړی دی ثم يعيده نو بیا به دوباره مقشانی کوي دا پیدایش اول ځل الله کوي نو دوباره مغه کوي یبدئ الخلق سره اشاره ست کوي انسان ته وی ګوره چې ته په مستقبل کې کوم څه پیدا کیږي تر قیامت پورې ته دا غي باره کې سوچ کولې شي یبدئ الخلق وګوره دا پیدایش الله کړی دی ان ذلک علی الله یسیر یقینا دا په الله باندې دی ډیر آسان دا ان ذالک ذالک سره اشاره ست ده دا اول ځل پیدا کول او دوباره پیدا کول دوړ ته اشاره ده دوانه الله تاسان دی قل سیرو فی الارض فانظرو کیف بدا الخلق ثم ثم الله ينشئ النشأه الاخره او پیغمبر او ګرځي پس مکه کې بل طریقه خي چې زئی باس بعد الموت نه خدا سو منکر یې او ګرځي پریز مکه کې او ګورې کیف بدا الخلق څنګه شروع کړی دی الله پاک پیدایش د خلق مخلوق یې مخکې څنګه پیدا کړی دی ثم الله ينشئ النشأة الاخره او الله تعالی پیدایش بیا پیدایش کوي الله تعالی په پیدایش رستنی سره ګور الله پیدا کړی دا مخکنی خلق يبدا الخلق مخکې ورسته بدا الخلق ورسته بدا الخلق وي دا تکرار نه دی ځکه د قیامت پر ورځ یو بل حال وی کنه د انسانانو جنتیان به جنت ته رواني دوزخیان به دوزخ ته رواني هغه ته اشاره وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء وس کدا و هم راشي چې سړی انسان به و تختی کنه نو الله وما انتم بمعجزين في الارض نه تاسو عاجز کوون کې الله تعالی لره پسمکه کې ولا فی السما نه پاسمان کې نه پاسمان کې الله کمزور کول شي عاجز کول شي نه په دې سمکه نه پاسمان دواړو کې یو وهم راځي چې زه د سمکه کې خو جزه معقوله ده ځکه انسان پسمکه دی انسان خو په اسمان کې نه دی نو الله وی داسې فرض کولو په سما کدا انسان په اسمان کې شینو التم دی الله نشي عاجز کول یا ولا فی السماء اشاره ست ده هغه ملائکه ته کدا ملائکم د تو سره حساب کې کنه نو ولا فی السماء هغه ملائک چې په اسمان کې دی هغه نشي الله کمزور کوله وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير نه به تاسو د پاره ما سوا د الله نه څوک مددگار اس بچ مددگار هیڅ بچ کون کې ولا نصير نه مددگار والذین کفروا بیاات الله ولقاء اولئک یسو من رحمته مخکې دوه قسمه خلق ذکر کړل دوه مسلې بیان کړې باس بعد الموت او دوه مسلې بیان کړ توحید نو توحید ته اشاره کوي آیات الله او باز بدل موت اشاره کوي ولقائه سره نو الله وی کوم کسان چې انکار کوي هغه کسان چې انکار کوي کفر کوي بی آیات الله د آیاتونو د الله نه د الله د وحدانیت نه انکار کوي ولقائه او په ملاقات د الله نه د ملاقات د الله نه انکار کوي نو اولایک ایسو من رحمتي دغه کسان نه امید دي د رحمت زمانہ دا انکار ولي کوي ځکه د دوی تمه او یقین نشته چې قیامت شته دا غیر نه امید دي نو اولایک لهم عذاب الیم دا کسان دوی پر عذاب درناک فما كان جواب قومي الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار اوس هغه واقع د ابراهيم عليه السلام بیا را څرګند شو ابراهيم عليه السلام مسله بیان کړه نو قوم سره جواب نو نو پکار دا و چې غلی شي وي دا خبره منلې وکړه لیکن هغه کې عناد او تکبر نو هغه د هغه شینه جواب جوړ کړي چې هغه جواب نو دا خبره نه جواب کو جوړ کړي چې هغه جواب نو نو الله فما کان جواب قومي بچ ک الله دلره د اورنا الله غور په یخ ک ګوره د الله قدرت ته ګوره نفي ذلک الایا یقینا پدې کې عبرتونه دي آیات څنګه عبرتونه دي اور دې سوزول کوي لرګي سيزي لیکن ابراهيم عليه السلام نشي سيزلې ابراهيم عليه السلام ته الله روغ رمټ راو وخت سالم دا د الله قدرت ته ناشنا نشانه اندي پکې او د هغه قوم د پاره چې هغه ایمان راوړي نو چې کله ابراهيم عليه السلام د اور نه راووت کنه نو د ځنې خزر خلقو په ځل کې دار چې ابراهيم عليه السلام به اوس مثلا نه بیان دی به خیر دی نو الله پاک و چې نه ابراهيم عليه السلام مسله خزور او شور سره بیان کړ چې څنګه راووت د اور نه کنه نو مسله شروع کړه او څنګه وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا او ابراهيم عليه السلام یقینا جوړ کړی دي تاسو سوا د الله تعالی نه معبودان په طاعت کې چې تاسو داغو طاعت کوي او سانه معبودان ځل نسلی په طاعت کې چې تاسو داغو طاعت کوي داغو خبرې منئ او مودت بینکم دا سبب د دوستۍ دی په منځ تاسو کې په دنیا کې دنیا کې دوستی کنه دا زما پیر سیب دی دا زما مرشد دی دا زما استاد جی دی دی ول عزت کې ډیر زیات الله په ژوند د دنیا کې بس اېدا قصاص شي دغه سبب د دوستۍ دا پیری استادي شاګردي د قیامت پر ځي خو بیا یو بل انکار وکړي ثم يوم القيامه يكفر بعضكم بعضا بیا پر ځي د قیامت انکار به وکي بعض تاسونه د بازورا چې سړی مونږ خو تاسو تاسو زمونږ عبادت نه دی کړی مونږ خو تاسو پیژنو نه او ويلعن بعضكم بعضا او لعنت به وکي بعض تاسونه په بعضو باندې لعنت په څنګه وکي کلمہ دخلت امه لعنت اختها سورې عرب کې وی ګره یو ډله مخکې تله فآمن له لوط مطلب دا نه چې لوط علیه السلام ایمان راوړ په هغه پیغمبر وخت سر نه مؤمنو فآمن له لوط مطلب دا دی چې ایمان ښکارا ک لوط علیه السلام په دغه وخت کې ایمان خپل ښکارا ک ځکه دغه وخت ایمان ښکارا کول ګران کارو ابراهیم علیه السلام د اور نه راوته دی او د ابراهیم علیه السلام بلا ابتلام ذکر کړي چې ابراهيم عليه السلام بیا هجرت کړل دا غزنه ابراهيم عليه السلام هغه زینه تللی حران کیو او بیا هغه شعر مقدسه ته بیا راغلی هجرت کړل دا غزنه نو فآمن لولود ایمان کار کړ د لوط عليه السلام نو ذکر دغه ځکه خو اول ایمان هغه ساری راوړو کنه نو په نارینه او کې اولنې ایمان چخ کارک لوط علی السلام او په زنانه او کاغي وقال اني مهاجر الى ربي قال دي لوط علی السلام وی یا ابراهيم عليه السلام وی ابراهيم عليه السلام لوط عليه السلام ته وی یا لوط عليه السلام ابراهيم عليه السلام ته وی اني مهاجر الى ربي یقینا زه هجرت کوونکې ملا ربي خپل رب طرف ته ګور مهاجر لربي ونوي الى ربي وي ولی لربي کې صرف اخلاص ته اشاره وا چې زه هجرت کوم خپل رب د پاره خالص پر رب د پاره او الى ربي کې اخلاص ته اشاره او دې ته اشاره چې منزل به مت الله خي کوم زیته چې هجرت کوم ناغه هم د الله په حکم کو هغه زی هم الله ماته نو مهاجر الی رب انه هو العزیز الحکیم یقینا دا الله دې زرور الحکیم دې حکمت ولا دې غالب دې الله ووهبنا له اسحاق ويعقوب ووهبنا له اسحاق ويعقوب الله وي او بخمن د اسحاق علی السلام يعقوب علی السلام اوس ګوره څلور نتیجې ذکر کړي څلور انعامات ذکر کړي په ابراهيم عليه السلام باندې څلور قسمه انعامات اولنې انعام څه دی چې تا مسله بیان کړه تکلیفونه مصیبتونه دې برداشت کړ ستاب الله اولاد زیات اولاد بدل ډیر راکی معنی دار اولاد بدل الله راکی نو الله یو وهبنا له اسحاق و یعقوب نو او بخ موږ ته تا ورک موږ ته ابراهيم عليه السلام ته اسحاق عليه السلام زوی ويعقوب يعقوب عليه السلام نسه اشاره دي ته چې الله بدل نسه لکه نسه خود زوی زوی کنه نو هغه زوی ولا ورک نو هغه بلويږي نو بیا به نسه کې اشاره دي تعالی وګد عمر عمر کو عمر دلوما وګدو او جعلنا في ذريته النبوه والكتاب دویم انعام دویم انعام دا دی وجعلنا فی ذریته او خاص کمنګه په اولاد ابراهیم علی السلام کې پیغمبري النبوت پیغمبري ول کتاب او کتابونه لګل ګوره د ابراهیم علی السلام نه مخکې خو پیغمبران راغلي خو د ابراهیم علی السلام نه وروسته څومره پیغمبران چې راغلي څومره کتابونه چې راغلي د ابراهیم علی السلام په اولاد کې راغلي یا بل چا کې راغلي د دې وجنه هغه ابراهيم عليه السلام پورې خاص کړ دي وجعلنا في ذريتهم النبوه دا غب اولاد کې میغه نبوت خاص کراو ملک پیدا میکړ نو هغه مرزا غلام محمد نو تاسو کا کنه ته چې د نبوت داوا کوي ته د ابراهيم عليه السلام نسي وته خو پته نشي چا نه سي د ابراهيم عليه السلام په نسل کې خو ته نه نو چې داغه په نسل کې ته نشته نبوت کوم راغی دین اسلام نبوت اول سره رد شو په ذریه النبوه او دریم انعام واتیناه اجره فی الدنیا واتیناه او وربکم موږ د تا بدل په دنیا کې یعنی دنیا فراخي بول ورکم مالداری بول ورکم عزتونه بول ورکم په دنیا کې بول عزتونه ورکم فراخیانی بول ورکم دا دریم انعام او سلورم وانه فی الاخرته لمن الصالحین او یقینا یبه د په آخرت کې د پوره نه قانونا پوره نه قانونا ځکه قیامت پرځي بعض روایتو کې راځي چې اولنې کپڑے به ابراهیم علی السلام ته غوستل کی اولنې کپڑے ځکه خلق په ټول بربند رواني کړي چې لوط علی السلام خپل قوم ته لاړ مسلې شروع کړه نو دا غي بیزتی شروع کړه هغه ته بدر دی ویل شروع کړه نو الله پاک دا غي جواب کوي هغه واقعا دا ذکر کوي ولوتن او یاد کا واقعا د لوط علی السلام ولوتن یاد کا واقعا د لوط علی السلام اذ قال لقومي کله چې وې د خپل قوم ته انکم لتاتون الفاحشه یقینا تاسو راتلل کوي بدکارای تا تاسو راتلل کوي بد عملای تا ما سبقکم بها من احد من العالمین چړوان دیواله نه دې کړې تاسو نه مخکي چړان دیوال نه لکه تاسو نه پاغي باندې چا د مخلوق نه مخکې څوک هغه ته نه کله دا کار دا عمل چا بد نه کړی دا فحاشي دا خو اول تاسو شروع کړ سره ا انکم لتاتون الرجال آیا تاسو راتله کوي ناری نه وتا ګوره دغه فاحشي بیان دې کنه کومه فاحشه کوي انکم لتاتون الرجال او تقطعون السبيل او بندوي لارې تقطعون السبيل اشاره ستا داکی کوي شوکی کوي لارو کې ناس مسافر تنګوي مسافر نه پیسې اخلي دارنګي په لارو کې ناس بد عملي کوي وتقطعون السبيل او یا تقطعون السبیل اغلار د ولادت د بچو ختموي یعنی د نارینه سره په عمل کوي زنانه ولاري پرې کړل وتقطعون السبيل او تاتون في ناديكم المنكر او راتلل کوي په خپل مجالسو کې په بدو کارونو باندې منکر خپل مجالسو کې بد کارونه کوي هغه بد کارونه سړي په مجلس کې به دغه بد عملي کول په مجلسو کې بناسو دغه شان دارنګ مجلس کې بناسو زورات چیزونه وای چول دارنګ په مجلسونو کې به یو بل ته کنسل کول بد ردی به وي دا دغه مجلسونو نو فما كان جواب قومي الا ان قالوا اتنا بعذاب الله نو نو جواب د قوم د لوط علی السلام سره الا ان قالو مگر دا چې ویلي راوړ موږ ته عذاب د الله تعالی طرفنا هغه عذاب د الله تعالی چې تتنه موږ یې هغه عذاب راوړل ګور دې کې وي فما كان جواب قومي الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله او مخکې ویلي چې زمنګ منی دی وما کان جواب قومي چې د قوم سره جواب نو نو وی وی چې دی او باسه دي کورنه انه مناسونه تطهرون تو ځان پاک پاک کوي د دې علاقې نه دوه باسه دي کړي نو باسه نو ګور حصر خو په یو شي کې راځي په دوو کې نشي راځي فما كان جواب قوم الا ان قالوا تنا بعذاب اليم ايام په خروج کې راځي نو د دې جواب دا دی چې اول چې څنګه دو ابن لوط علیہ السلام مسله شروع کړه نو لوط علیہ السلام نو دو مطالبه د عذاب وکړه ائتنا را ولا موږ ته د عذاب د الله چې لوط علیہ السلام بار بار مسله بیانونه دوی موږ یې تنگ کړو سړی دی او با سید دی علاقه نه دی کلی نه دی او با سید او دویم جوابداري چې د حصر اضافي دی او حذر صافي داسې دی چې دو د لوط علی السلام باره کې فما کان جواب قومي چې جواب د دې قوم سره نو نو لوط علی السلام باره کې دی او باسي د دې خپل کلی نه وباسي او خپل باره کې حسر یو کس چې ائتنا بعذاب الله را ولا من ستعذاب د الله اوس لوط علی السلام خو له فرشتي راتلی خو په واسطه د ابراهيم عليه السلام اول غرال ابراهيم عليه السلام خو له ابراهيم عليه السلام ته زیری ورکي ولما جاءت رسولنا ابراهيم هر کله چې رال استاد زمنګ ابراهيم عليه السلام څخه بل بشرا پذيري تذير دي اسحاق عليه السلام ورکاو هغه دا دی قالو ان مهلك اهل هذه القريه او دې فرشتو یقینا من هلاکون کې اوسیدونکو د دې کلی لرا دا کلی من تباکو ان اهلا كانوا ظالمين یقینا اوسیدونکو د دې دي ظالمان د دې د اوسیدونکو ظالمان دي موږ د هلاکو د ظلمونو شروع کړل ابراهيم عليه السلام ورته قال ان فيها لوطا او ابراهيم عليه السلام په دې کې خلوت عليه السلام دی ان فی حالوت په دې کې لوط عليه السلام دی ځکه ابراهيم عليه السلام من اولنې زیره خو خو لګي او ان مهلکو دا دویم زیره په خو نه لګي ولی چې آل لوط عليه السلام دی او لوط عليه السلام مسله بیانې نو چې کله یو پیغمبر په یو قوم کې نو په هغه الله عذاب نه راوړي دویم دا د ابراهیم علی السلام مقصد دا چې د ابراهیم لوط علی السلام مسله بیان کړي چې خلک ایمان راوړي نو دا دویم زیره په ذکر خونه کې وی وی ان فی لوط یقینا پای کې لوط ته لوط علی السلام قالوا نحن اعلم بمن فيها او دې ملائکه نحن اعلم بمن فيها منګه خبر یو خبر یو پاغه باندې چې پاغه کې څوک دی څوک پاغه کې دی موږ ته پته ده من فيها الته چې فرشتي راغلي نو متصل څه خبره نه دا کړي ابراهيم عليه السلام ورسخه راوړلې او رسو هغه به دا خبرې کړې او دلته چې څنګه رااله نو خبرې شروع کړې ان جات رسنا لوتن چې کړه رااله استاذي زمنګ لوط عليه السلام سره سی ابیم خفشو پدو په دو باندې خفه شو چې د دو بوس بیزتی کیږي او وضاق بهم زرعا اتنګ شو په دوی باندې زړه تنګ شو په دوی باندې زړه دا زړه تنګ شو پریشان شو ډیر زیات چې سړی وس پتا دا قوم برازي د دوه بیزتی کوي ځکه هغه یو ځوانان ولکانو خسته شکلونو منی هغه ملائک تلي لوط علیہ السلام اوس برازي د ما د ملمنو بیزتی وکړي نو قالوا لا تخف وقالوا لا تخف فرشتو ورته یو دم دانی دی ویلي منځ کې ډیر وخت تیر وته دی ادا قوم راغلی دی مخکې تیر شي یا برست را شي ما چې لوط علی السلام دوت علی سمین کوم رجل رشید تاسو کې سړی په خبره پویدون کې نشتی او ارمان کړو چې ارمان دې ماسل مال داسې قبيله چې دو من هلاکو ته په دې باندې مقام جن کیږي او ورته ان منجو کو اهلک یقینا من بچ کون کیو تعالی را کورنه تعالی را الا امراتک مگر خزستا كانت من الغابرين د درست پاتې کیدونکو نه ګوره د خزې باره کې دوه ځله وي دي آیت دوه آیاتونه کې مخکې 33 نمبر آیت کې الا امراتک الا امراته كانت من الغابرين عدل تویل لمراته كانت من الغابرین فرق څه دی مخکې وی چې دا شریک ده دوست سره په عقیده کې مخکې الا امراته كانت من الغابرين یعنی دا شریک ده دوست سره په څه کې په عقیده کې دا دوه عقیده یو ده شرک او په دې دویم کې الا الا امراته كانت من الغابرين دو شریک دي په عذاب کې دا به دي عذاب ولو سره پاتې کیږي معذب کیږي با نو الله دو هلاک کړل باران په وراو د غټو او د دو د اسبخه الټه کړه نو الله ولقد ترکنا منهم آیا یقینا پر خدل منګه دا کرینه نخا بینه تنخکارا د پاره د عبرت الله وی دا غینه می دا نخ پر خدای د پاره د عبرت هغه نخ سوا په اول کې هغه کانیوم پراته هغه ځمکه منی هغه کانیوم پراته ډیر وخت پورې ډیر وخت وروسته پورې خلق لیدل دا رنګ کندرات تاغومو اوس هغه کندرات درس ختم شي دي خو هغه د دریاب چې کومه حصہ تور شي ده کنه هغه اوس پورې تور ده هغه ته بحر اسود وي بحر اسود وي په هغه کې ژوندې حیوان نشي پاتې کېږي که څه شی ورته راځي وګرځي ودم سخاکی نو هغه نه خلافات ده دا د صفت عملی ده الله یبینه تنخکار عبرت د پر دا قوم چې عقل لري و الى مدین اخم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله وسلورم امتحان او سلورم واقع ذکر کړي چې شعیب علی السلام ملي ګلو هغه پوری استهزاء کړي ملنډي کړي وي او هغه نه عذاب مطالبه کړو و الى مدین اخم شعیبا وارسلنا او لګلې موږ مدین ته رور د دوه شعیب علی السلام او هغه قوم سم عبادت کوي د الله بندگی خاص کوي الله تعالی لره ورجل یوم الاخره عقیده لره د ورځې رستنه قیامت پر زمانی یقین ساتي اعتماد ساتي یقین ساتي خپل عقیده جوړه کوي اولا تاسو فی الارض مفسدین مگر زه پزما کې فساد کوونکی ګور دا واقعات مختصر مختصر راولي په دې کې صرف مصائب ذکر کړي چې دې خلکو پیغمبرانو ته تکلیفونه رسول دي مصیبتونه رسول دي او الله پاک بیا هغه تبا کړی نو فکذبوا فاخذتهم الرجفه نو فکذبوا دو تکذیب وکړه د دې شعیب علی السلام نو فاخذهم الرجفه ونسل دول راغ زلزلې زلزلې د زمکی یا چې کله د زلزلهانو د مصیبت زده شو نو ارج فدن دا زړونه په هیبت او په ير شو او بعض ځینو کې راځي چې صیحه بعض ځینو کې رجفه سره صیحه هم ده څه رجفه دلته نور ځینو کې ورته صیحه ویل نو فاخذهم الصيحه هغه کې راغلي نو فاصبحوا في دارهم جاسمين دلته ګوره دار مفرد راوړل او رجفه سره دار مفرد ولې راوړل ځکه د رجفی خپل یو صح هیبت زلزلې ډیر زیات هیبت یې کنه نو زلزله و ډیر زیات هیبت یو نو د دو د مکه د دو د کورونه د شو لکه یو کور تا به چې دو په یو کور کې ځکه په دارهم وي نو فاصبحوا في دارهم نو شل نو شل دو په وخت سبا کې خپل کورونو کې جاسمین پړمخه خپل په دې کور کې په دارهم او مخکې تیر شي فاصبحوا فی دیارهم الته دیار ویل ځکه الته صیحه ذکر کړو نو د صیحه هیبت په نسبت سره رجفی ته کم نو الته دیار راوړو نو فاصبحوا فی دیارهم نو شل الته سمانه په خپل خپل کورونو کې دلته دا ټول کور یې ولا وګرځو وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم او وزین لهم الشیطان اعمالهم اخسته کړو دوی ته شیطان عملونه ده دوی نو دوی دا کفر شرک کو نو فسدهم من سبیل الله نو بن کړو دولره د لارې د الله نه توحید نه وکانو مستبصرین او دو خيار نو دو چې خيار اعتراض راځي نو دو د شرک او کفر ولې کو دا رنګي نور زین کې راځي د دوباره کې د کافر مشرک باره کې راځي لا يعقلون تو کې عقل نشته اجل ته مستفسرین او خيار ورته وي دا ولي وی لا يعقلون ورته ځکه وي چې د آخرت باره کې دین باره کې دوی عقل نه او د دنیا باره کې خو خيارو کنه قارون له جدا عذاب ورکړو فرعون او حامان له یو عذاب نو حامان د فرعون وزیرو دا ډېر ظالم ولقد جاءهم موسى بالبينات یقینا راغله او د موسی عليه السلام په خاره معجزات سره نو فاستكبروا في الارض نو ليوخردو په دې ځمکه کې وکانو وما كانوا سابقين او نو دو بچ کیدون کې د عذاب د الله نه سابق دي ته وي چې یو سړی پسې ته منډه کې کنه او هغه تانه منډه کې تختی تختی ته نه بیرته پاتې شي ته عاجز شي هغه منډه کې ډیر تیز ته نه تختی لاړ شي دې ته لکه کې مسبوق او سابق نو سابقین بچ کیدون کې د عذاب دلان چې دوه تختی دی او د الله د عذاب نه بچی داسې نشي کوي بعضې د دونه داسې وو چې په هغو منې راولې ګله منګه هغه سیلۍ د کاڼو والا حاسبه په عادیان او په قوم د لوت منې هغه سیلۍ راغله کاڼي په وریدل او دویم ومنهم من اخذنا مخذته الصيحه باز دا غونه سې چې نیولو هغه لره تیز تیز چغه هغه تیز اواز تیز چغه لکه سمودیان او اصحاب مدین هغه من دا صحه ویل شي و ومنهم من خسفنا به الارض باز د دنیا غو چې من خخ کړیو پزماګه کې هغه سوق قارون قارون من الله دغه عذاب راوي ومنهم من اغرقنا وباز د دنیا غو چې من غر کړیو لکه قوم د نوح علی السلام او فرعونیان الله غر کړیو کنه دا سلور قسم الله عذابونه په دنیا راوستي دي نو الله یو ما کان الله ليظلمهم نو الله تعالی چې په دې باندې ظلم کوو ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن و دو په ځانونو باندې ظلم کوونکی الله په دو ظلم نه دی کړی دو په ځانونو زیاتې ظلم کو او دو څه ظلم کو په ځان باندې شرک کو کفر کو دا پیغمبرانو خبره نه منله اوس الله پاک یو مثال ذکر کړي او مثال څوک چې د الله نه علاوه بل چا تر مدد شوی نور ځان له الهه نسلی دي داغو مثال ذکر کړي او مثال مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء مثال دا کسانو چې نیولې دي سوا د الله تعالی نه اولیاء مددګاران کم مثل العنکبوت حال د دو پشان د حال د جولاګي دی اتخذت بیتن چې جوړ کړ دی جولاګي ځان له کور الله یو مثال وره یو مثال ته بیانوم هغه مثال د جولاګي ګور یو خدغه شان مثال وای په دې به پویږي نه مثال به واضح کوي خلقو ته مثال داسې واضح کا چې جولاګي همیشه کور جوړي پس ځای کې په شړ ځای کې په ګنده کور کې کوم کور چې ګنده وي کنه کومه کمره د طالب ګنده وي پای کې وګور سایت ته جولاګانو کورونه بره به جولا کول کوم دکاندار چې پواړي دغه په دکان کې وګور ګټونو کې وځي د جولاګانو کورونه وي کومه زنانه چې په کور کې پواړي کنه نو دا هغه په کور کې به د جولاګانو کورونه دا د پواړې خزي د پواړ سړی دا د عادت نو جولام کور په ګنده ځای کې جوړي په شړ ځای کې جوړي بیا ګوره دی جولاګي په نیز باندې دا خو کور دی کوټه ده ځکه اتخذت بيدن ویل دي اتخذت سره اشاره ستا چې دا کور نه دی کوټه نه ده خو دته نه کوټه جوړه کړل چې دا زما کوټه ده نو دې دا کور جوړ کی ځان په دغه شړ دې ګنده دې بیا په دې کور کې دته سفیده نشتی ځکه تمامه دنیا کې وګرځا کمزور کور د دې جوړاګی دې دې د نور نه پکې نه بچ کیږي دې پکې د باران نه نه بچ کیږي که سیلې تیز راشي دغه کې نه بچ کیږي کور کوټه خو سړې دی له جوړي چې د دې مصیبتونو نه پکې په امن مرغۍ جاوله جوړه کی هغه پکې محفوظ دی هغه مضبوط دی لیکن دا دا نس چې دی کنه دا ډیر کمزور دی بیا ګوره دې په دې کور کې بخپل ګرځي نو کله کله دې پکې ایثار شي او بخپل پکې مړ شي دا خپل کور سبب د مرګ جوړ شي د دې کور کې د فایده نشته سیوا دی یوې فایده نه کله چې مچ دی ویني کنه دا مچ را روان نو دی ورته ځان مراقبه کی چټ ورته داسې کته کې غلې نو هغه مچ و چې دی کسه مړ دی نو مچ نږدې شه دی په یو دم غوټو کی نو هغه مچ ښکار کی دی دغه یو فایده را پکې ده الله وی دغه شان د مشرک حال دی مشرک په خپل مش... عابدان او معبودین ومني داغه دا یقین دی چې دا ډیر مضبوط خلق دی دو په الله باندې خبره مناوي ګور اول ګور دا عقیده دا څوک جوړي دا غب بی تعلیمه انپړ چې د دین نه بالکل انپړ وي دا عقیده هغه خلق جوړي دا د شرک عقیده بیا ګور دغه معبودین د دوی په دنیا کې چې کوم کمزوري دي دا سه کمزوري بل څوک نشته ځکه قبر ته ولاړ دي او د قبر هغه له شي نشي ورکول اخو ډیر زیات کمزوري دي دارنګه په دو دوله پکې سفیده نشتی سوا د نقصان نه ځکه چې مړ شو په دغه عقیده لا همیشه لپاره دوزخ نو تبا دې په دغه کې یو فایده د ځینې منجورانو ته چې دې مشرکینو په انتظار ناسي چې څوک په نظر نیاز راوړي څنګه طریقې سره مشرک نه پیسې وم دغه یو فایده ده پکې نور تمام نقصان دی او ډیر کمزوري عقیده ډیره څومره ته په دنیا کې وګوره کمزوري دین د چا دی دین د مشرک نو الله وی اتخذت بیتن چې جوړ کړی دی کور دی ورته کور خدا کور نه دی و ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت او یقینا په کورونو کې خامخه کمزورې کور کور د جولاګي دی مونږ ورته جولا وایو تاسو ورته څه وایي جولا وایي تاسو ورته بل شان وایي کوټیوال بل چاته بل نه کوي الله پاغي منه خپوه دي وهو العزيز الحكيم دا الله غالب دی او حکمت والا دی وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون وس الله دا مثالونه زولي بیانوم وتلك الامثال نضربها بیانو منګه دا مثالونه د پاره د خلقو چې دا خلق په مسلې باندې پوښ هو ما يعقلها الا العالمون نه پويږي په دې مثالونو باندې مګر علما علما په دې مسایلو پويږي په دې مثال باندې چې وجه د شی به اوخیږي اوخی او د مشبه مشبه به اوخی پکې چې په دې مثالونو باندې قران پويږي کنه نو پوښه د عالم دی او چې د قران په مثال باندې نه پويږي دا فیصله د الله دغه الله هغه عالم دی او ما يعقلها الا العالمون حسر کړ دې اوس د دې زنا سلور امور ذکر کړي سلور امور ذکر کړي د پاره د داعي سلور آداب ذکر کړي د پاره داعي چې داعي کله دعوت ورکړي کنه نو دې بدل سلور خبر لحاظ ساتي کدا سلور خبرې د کینو نه د دعوت نشي ورکول اوله خبره اتل ما اوحي اليك من الكتاب لولا پیغمبره آغا چې وحی کیږي تا ته د کتاب نه ګور اوتل ما وحی تلاوت مقصد نه دی دې کې مقصد دی بیانول نو علی پسله کې راو بسا اوتل علیهم ما اوحی الیک بیان کا په دوه منی آغا چې وحی کیږي تا ته پیغمبره د دې کتاب نه چې کوم وحی تا ته کیږي هغه بیانوه مطلب څه کله چې ته بیان کوي ته دعوت ورکې د قران ورکا قران په لاس کې راوخلا کله چې قران ستالاس کې ته د قران آیاتونه وای ستا بیان به زیات اثر کوي په زه د دې چې ته قصې شروع کی قصې کوي هغه د قران خلاف نن اوتل ما وحي اليك من الكتاب اولنې امر اولنې ادب دویم هدف دا دی واقم الصلاه قائم او مز مز همیشه کوا مز پابندی کوا ځکه دا داعی به همیشه سکی مز بکی یو عالم دی غټ عالم دی ولې مونږ نه کینې څه پکای نه نه مولا به مز کی عالم به مز کی د مز پابندی بکی او داعی به خو لازمی کوي اقم الصلاه په الصلات کې معهود په کسی شی دی هغه موز په هغه شرایطو چې نبی صلی الله علیه وسلم خودل یې کړ دی په هغه طریقې منځو کې هغه موز قابل قبول دی موز کې ولاړ دی حسابونه کوي قومه سجده پکې نشتی رکوع سجده پکې نشتی که ورته وسره قومه لګارم سره د خلق تنګي کوړته جلسه آرام سره سره دا کم از کم دومره وکړه چې دا کپړې خونی غشي کنه نو دا تراوی چې بازی کوي ځنې ورته تراوی وي ځنې ورته تراوی وي نو هغه چې څنګه د سجدې نه پاسي کنه نو لا نیخ شي نه شي بیا الله اکبر او سوره فاتحه داسې وي چې الحمدلله ولا الظالمین بس دا ډایرک ولا الظالمین مس کې دا الفاظ پکې حذف نو تنها عن الفحشاء موز بستا هغه موزي چې من کوي تعالی رد ښکارا بدینا فحشه هغه بدی ته وي چې عقل هغه منی چې دا بد لکه زنا شو غلا شو ډاکه شو د پردې مال اخیستل شو نور دا سيزونه چې عقل ورته بد وي اول منکر هغه ګناه چې هغه ته شریعت ویلي چې دا منع کړی ته دا غنه هغه په ظاهر ګناه ښکاری یا نه ښکاری بد ښکاری یا نه ښکاری او چې شریعت دا غنه منع کړی او ول ذکر الله اکبر خامخ یاد اول د الله دا ډیر لوی دی ول ذکر الله اکبر ول ذکر الله اکبر په دې کې دوه درې معنی دي ول ذکر الله خامخ ذکر د الله لوی عبادت دی د نور عبادتونه ځکه په دې ذکر کې توحید د الله دی کنه د الله وحدانیت دی نو ذکر د الله ډېر لوی عبادت دی د نور عبادتونه او دوی معنا دا ده چې ذکر د الله یعنی یادول د الله په منځ کې ډېر غوړه دي اکبر ډېر لوی دي ډېر غوړه دي د بهر د موز نه بهر چې ته موز نه بهر الله یادای د اغه نه زیات غوړه سوي چې الله په موز کې یاد نو موز کې الله څنګه یاد قرآن په کې ډیر زیات وای قرآن ډیر زیات تلاوت په کې ډیر کوه ادرې معنا دا ده ول ذکر الله اکبر ذکر د الله تعالی تاسو لره ډیر لوی سیز دی ول ذکر الله ذکر د الله تاسو لره ډیر لوی سیز دی په زید دې چې تاسو الله یاد کړئ یعنی تاسو چې الله یادوي دا خو معمولی ده الله چې تاسو یاد کې غړي لوی خبره ده ولا ذکر الله اکبر والله يعلم ما تصنعون الله پورې پاغه څه چې تاسو سکوي صنع هغه کارته ویل کیږي چې سړی بار بار کوي او بیا هغه عادت وګرځي دا موس چې دا د مسلمان یو عادت ګرځیدلی دی چې بار بار کوي کوي نو الله په دې پاغه سمنه چې تاسو یې کوی ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن وز دې جنا دریم ادب خي چې کله تاسو سره څوک مناظره کوي بحث کوي نو په سنت باندې بحث مکوا یو طرف ته سنت دی بل طرف ته سنت دی نبی علیہ السلام رفع الیدین کړلی نه دی کړی تاسو مناظره کوئ نه کو په دې هغه هم سنت دام سنت مونږ وي په دې کې ثواب زیات چې څوک رفع الیدین ونه کی هغه دې کې ثواب زیات چې رفع الیدین وکي اختلاف په دې کې د بدعت او شرک خو نه دي کنه ناجایز او جایز خبره خو نه ده نو په دې مناظره مکو مناظره په دې کې یو ته بدعت وي شرک وي کفر وي هغه مناظره پکړ نو ولا تجادلوا او بعض خلق غالیان شي هغه بیا بدی ردی وي بعض را پس امام بونی پر مولا تی دې په عربی نه پویدا وای ته په عربی پوی دی څه ته په عربی پویږي هغه په عربی نه پوی هغه په عربیت کې ډیر کمزور دی حالان کې امام ابو حنیفه رحم الله عمر ذهین او خيار تمام ائمه هغه په دې متفق دي داغه نه زیات ذهین سکونه په مقدس مکه صحابه ونرستو انتهایی زغ ذهین او کوم فقاهت چې الله غل ورکړي داسې فقيه سم سکونه اوس را پاسې په هغه من اعتراضونه کوي وای ټیک شو د فولادین امین بل جهر دا مسائل سایت تک راځه د به شرا نور چې کوم مسائل دي تاسو خو ټول هغه نه امام بونی فرهم الله نقلا کوي هغه کې هغه کې لګیا بیا په دې کې صرف لګیا شي چې امین بل جهر فاتحه خلف المه نور مسائل من عقیده دا ده چې دواړه طرف حق دي اختلاف څه په اولا غیر اولا کې دی یو بل ته بدی ردی ویل دا ناجایز یو بل ته بدی ردی نه وي یو سړی امین جهر وی رفل دین کې کوي دي کنه سنت دي په دې عربو کې تمام نه کوي هغه خلق یو بل ته بد نه وي خو هغه حنابلة دي د سعودي عرب کې چې څومره دي دا غوړي غیر مقلدین نه دي بعضي خلک خطا شي دا حرم امامان چې غیر مق... غیر مقلدین حنابلة دي مقلدین دي هغه تقلید کوي خو صرف فلیدین رفلیدین کې امین بالجهر وي فاتحه خلف الامام وي خو هغه مقلدین دي الته فقه حنبلی دا په دغه کې سعودي عرب سعودي عرب کې دوبای کې د نور ملکون تمام کې ولا تجادلوا نو چې کله ته مناظره کوي بحث کوي نو بحث به د الله د کتاب نه کوي خه کتاب نه کوي خو په خه اخلاق وبکای رواني کې بنا جګړې بنا کوي فساد بنا کوي چا سره پرواني کې نه پکې زګه جواب نه استعمالای غیر پارلیماني الفاظ بنوي ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن او بحث مکوي د کتابانو سره مناظره مکوي د کتابانو سره الا بالتي احسن مگر په هغه طریقې چې اخیسته ده په خستو اخلاقو خبره بکای روانيږي بنا جنگ بنه کوي بد ردی بنه وای بیزتی بنه کوي بعضی چې مناظرین کنا زمنګ مناظرین دی بعضی نو د خلی اغه الفاظ ته سر نه کپړی نه اغوستولی داغو الفاظ داسې بربني بد الفاظ استعمالي نو استاد بد الفاظ په عوام الناس باندې څه اثر کوي ته الفاظ د خسته کپړی واغوندا خسته الفاظ وایا خپل هغه مسله وضاحت سره بیان کړ نو دې به الفاظ هم بدوي ورته د سره په دلیل مضبوط وي دلیل به حق خبره بکې خو ور سره بشپګته کنزل کوي یا به بدی ردی وي الا الذين ظلموا منهم الا دا مستثنا متصله ده الا الذين ظلموا منهم مگر آکسان چې د دوی نه دي زیاتې او کې عناد وکي هغه کسان چې هغه زیاتې او کې څه زیاتې او کې تا تاغو بد خبرو کې تا سره جنگ کوي ابن کثیر رحم الله وی حين ينتقل من الجدال الى الجهاد چې کله غ ظلم زیاتې شروع کین تب وسره بیا کوي تا سره جنگ کین بیا وسره تم جنگ وکا بیا ورته کینه ما تا وهینو تی بیا مو وها تا سر څنګه بحث کې تاسو بدر دي تور ته بیا وای په مناظره کې وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم وقولوا دا سلورم ادب او قولوا ويا دي خلقته آمنا بالذي من ایمان راوړل په کتاب باندې چې نازل شوی د موږ ته او موږ ایمان راوړو په کتابونو چې تاسو نازل شوی دي ګوره راځي موږ چې فیصله کوو مناظره کوو زموږ په منځ کې ول الله کتاب په دې کتاب دا الله په فیصله کوو په دې مناظره کوو ولی دا کتاب کې چې کومه مسله بیانېږي تورات انجیل تمامو کې دغه مسله بیان شي دا نو په دې مسله کې خو موږ متفق یو کنه چې و الهنا الهکم واحد اله زمونږ اله تاسو یو یو دی ونحن له مسلمون او موږ هغه ته یو تابعدار پس هغه کسان چې ورکړي ورته من کتاب یؤمنون به ایمان راوړي په دې کتاب باندې په دې قران عظیم باندې اشاره ستا دا قران عظیم حق کتاب دی که حق نه اهل کتاب به ول ایمان راوړ هغه په ایمان راوړل ومن هؤلاء من يؤمن به او مکی والو ته وي چې تاسو نه څومره خلق ایمان راوړل دویم صداقت د قران او د کتاب د نبی صلی الله علیه وسلم وما كنت تتلو او نوې ته پیغمبره چې لستلې وې ته مخکې د دین قران تا د قران نه مخکې څه کتاب لستلې وې وما كنت تتلو من قبلي او نوې چې لستلې وې ته مخکې د قران نه من کتاب څه کتاب تا مخکې څه کتاب نشو لستلې او ولا تخطو بيمينك او تا خط نشو کولای په خپل خلاص باندې پیغمبر ته وي چې پیغمبر نه د سشې لوستې شو او نه د سشې لیکلې شو مخکې د قران دراتلونه کله چې قران داغلن ته لوستل شروع کړل کتابت بیا هم نشي کولای او دې کې ګوره د یمین یمین قید ولګاو ځکه اکثر خلق په خلاص من لیکي په ګس لاسم ډېر خلق لیکي په یمین هغه اکثریت ته اشاره وکړه چې په خلاص لیکل کوي خو پیغمبر کچر تا لیکل کوله اذن لرتابه دا اذن کې تنوین عوض د مضاف الیه دی اذن لرتاب المبتلون نو دغه وخت کې شک پکړیو هغه باطل پرستو هغه به شک بیا ډیر قوي شو چې دا پیغمبر د ځان نه جوړي ځان نه لیکي حالان کې دا پیغمبر خو نه لیکل شي او نه ویل شي ته نه تلاوت کول شي لکه د مخکې څه کتاب دا نشو پړاولې خدایات ساتي نبی صلی الله علیه وسلم امیو دا داغه صفته خو که داغه په امت کې څوک چې زم ځان امي کوم زه تعلیم معلوم نکوم نو دا داغه جهل لګوري د نبی علیہ السلام امی توب دغه د پاکبازۍ د پاره هغه پاکبازو امی معنی څه پاکباز چې هغه پاکو خو که اوس یو جاهل را پاسي چې زه امی مکه نبی علیہ السلام وڅروک شاګه خپل تشبیه مور کوه ځان ته امي وایا نبی علیہ السلام ستاشن یومینو بل هو آیات بینات درم امر ذکر کوي بدرم صداقت پیغمبر قران د پیغمبر بل هو آیات بینات بلکې دا آیاتونه دي ښکارا بلکې دا د قران آیاتونه دي ښکارا فی صدور الذين اوتوا العلم پسینو داغه خلقو کې چې ورکړې شه دی ورته علم ګور الله وی دا قران عظیم دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د صحابه داغو پسینو کې محفوظ دی نو تابعین پسینو کې محفوظ نور پسې د هغه تمام امت هغه پسینو کې محفوظ دی او نور کتابونه تورات انجیل زبور داغو پیغمبرانو پسینو کې محفوظ وو لیکن د امت پسینو کې هغه محفوظ نه او ګوره دې کې قید یو لګاو فی صدور الذين اوتوا العلم فسینو دا غ خلقو کې چې علم ورته ورکړي شي ګوره قید د اوتوا العلم ورته لګولې دا نه دی ویل چې اوتوا الحفظ چې صرف حفظ کړل پسینو کې محفوظ کړل هغه خلقو چې حفظ کړل دا نه دی ویل ځکه مطلب دا دی چې تا ته ټول قران یاد دی کنه دی یاد څه حصہ درته یاد ده یا نه ده یاد لیکن چې علم در سره شته د قران ځکه مخکې وی کنه ما یعقلها الا العالمون نو عالم د پردا قید نه چې دی به حافظ وکه حافظ نو ډیره خسته خبره چې علم یې کړی ډیره خسته خبره اشاره دی ته چې یوازې د قران په یادولو اکتفا مکوه په دې اکتفا مو چې قران دی یاد ک بس تعلیم شي بس ګرځي چې څنګه ګرځي نه نتبه د قران عظیم حفظ سره علم هم د قران کوي کنه تاسو حفظ وک پتا کې وبار یو کس کې بیا فرق نشتی ځکه ته په قران نه پويږي تاسو سپ یاد دی واغه په قران نه پويږي هغه پکې ویل شي او ته په یاد ویل شي خو ته د قران باندې ځان پوهه وما يجحد بآياتنا الا الظالمون انکار نه کوي زمونږ د آیاتونو مگر ظالمان ګوره مخکې وي وما یشهد بیااتنا الا الکافرون دلته وي وما یشهد بیااتنا الا الظالمون دا ولی ځکه مخکې ایمان مقابله کې څه شي کفر کنه نو الته ایمان ذکر کاته نه عمر کتابه یؤمنون به الته د ایمان مقابله کې څه کفر او دلته دلایل نو چې کله دلیل پیش شي کنه او دلیل څوک نه مني نو بیا هغه ته خلق ظالم وي دوی ظالمي سره دلیل هم نه مني قران درته پیش کوي هم نه مني حدیث نه مني وقالوا لولا انزل علي ايه من ربه اوس دته یو اشکال ذکر کړي چې دا پیغمبر حق ته یو معجزه دی راوړي کنه وقالوا ويدوي لولا انزل علي ايه ولنشنال زری ده په دمنه معجزه د درب طرفنا دا معجزې دې دی راوړي کنه نو جواب قل انما الايات عند الله او يا پیغمبره اختیار المعجزات عند الله د معجزات او اختیار دا خدای الله سره دی معجزات زنه شم راوړي زه خو بندای ما عاجز ما مال الله معجزه راکې نو غزه مخه مخکم چې الله نه راکړي غزه نشم مخه مخ کولی وانما انا نذير مبين او یقینا زیر اور کون کې سرګندم ایا نه دی پورا دوی لپاره ان انزلنا عليك الكتاب دا خبره چې نازل کړي دي موږ ته دا کتاب نازل کړي دي موږ دا کتاب پتا مني یتلا علیهم چې بیانېږي لوستې کېږي په دوه باندې اې دوله دا پوره نه دی دا د قران دا معجزه پوره نه ده دا قران په خپل معجزه ده تمامه دنیا را غونډه شي او تمام عرب د دې قران مخالفت لا د دې قران په مقابله کې قران جوړول او الله چیلنجونه ورکړلی یو صورت راوړی لس راوړی چا راوړل نه چیلنج چانه دا قران معجز کتاب دی ناشنا کتاب دی نو آیا دوله دا کافی نه ده چې دو نورې معجزې غواړي یا د دې قران د صداقت ته پرده کافی نه ده چې دا قران معجز دی د د مقابله څوک نشي کولی ان فی ذلک لرحمتا و ذکر لقوم یؤمنین یقینا په دې کې خامخ رحمت ته او نصیحت ته د پاره دا قوم چې ایمان راوړي قل کفا بالله بیني و بینکم شهیدا اوس الله وی چې دغه مسله نه منئ د القرآن نه منئ د قرآن صداقت نه منئ راځي زما تاسو په منځ کې گواه څوک دی الله او پیغمبره کا پورا پوره دی الله تعالی په من زما تاسو کې شهیدن گوا دغه الله به زما تاسو گواي يعلم ما في السماوات والارض ګورې دا الله داسې ذات دی چې دی عالم دی پاغه چې په اسمانونو کې دی په ځمکو کې دی دا څوک نه وي چې الله خو نشته الله موجود دی هر ځای کې په اعتبار د علم هر ځای کې موجود دی نو هغه گواه دی کنه او دغه علم هر ځای ته رسیدلې والذین آمنوا بالباطل وکفروا بالله هغه کسان چې ایمان راوړل په باطل باندې او کفروا بالله انکار کوي د الله تعالی نه اولئک هم الخاسرون دغه دي تاوانيان ويستعجلونك بالعذاب لولا ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ويستعجلونك بالعذاب دا زجر دی په طلب کولو د عذاب دنیوي سره دې کې دوه عذاب دنیوي طلب کوي نو ويستعجلونك بالعذاب پتا دې سره غواړي ستانه پیغمبره د خلق عذاب چې دا دنیا کې زموږ من عذاب راولا نو ولولا اجل مسمن الله وی کنه وې نیټه مقرر د عذاب د پاره نو لجاهم العذاب نو خامخ راغلی وو په دوه من عذاب ځکه الله وی لكل اجل کتاب د هر شي د پاره الله ما نیټه مقرر کړل کنه ولا ياتي انهم بغته وهم لا يشعرون ولا ياتينهم بغته خام خراب شدو ته ناصفا دا عذاب ورته ناصفا راشي یا به قیامت ناصفا راشي هم لا شعورون او دو بنه پويږي بغته په داسې حال کې چې سړی ورته سوچ تاریخ خدای نه متعین بغتتن مطلب دار دا قیامت او دا ورته راشي بغتتن چې تاریخ نه دی متعین وخت نه دی متعین ويستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطه بالكافرين ګور مخکې مو یستاجلونک بالعذاب ورپسې بیا یستاجلونک بالعذاب دا مکرر ولې راوړو نو مخکې مونږ یې کنه یستاجلونک بالعذاب هغه عذاب دنیوي غواړي پتا دی سره چې د دنیا د عذاب مونږ باندې پتا دی راول ځه او دا دویم چې د عذابي اخروی غواړي د آخرت عذاب او پاغي من رسو دلیل دی ويستاجرونك بالعذاب وان جهنم لمحيطه بالكافرين او په دادې سره غواړي دوی ستان عذاب او یقینا دوزخ خامخ راګرون کې کافر لره دو د قیامت عذاب ته نه پتا دې سره غواړي الله وی دا دوزخ به دو راګیر کې لګ انتظار وکړه نو ان جهنم محیطه بالکافرین د دې جن سلور احوال د کافر ذکر کوي په قیامت کې په دوزخ کې یو دا وان جهنم لك محیطه بالکافرین چې دا دوزخ په دوراګیر کې د کافر لره دویم یوم یغشاهم العذاب په اخرت چې راګیر بکوي دل عذاب دوزخ به دوراګیر کې نو بیا به عذاب هم راګیر کې دیم حالت ددو دریم مونږ ویلو هر خبر به سلور سلوري کنه دي ته رباعیات وي من فوقهم ومن تحت ارجلهم دا عذاب به د دوی لپاسه طرف نه نو د دوی لاندې طرف نه د خپو طرف نه لاندې نه بومي یعنی هر طرف نه به عذاب وي دا دریم حالت او سلورم ويقول ذوقوا او بویل شي دوته چې اوسه کوي سزا تاسو دنیا کې په تلوار سره عذاب وخت نو اوسه کوي اوسه اوس کید عذاب ما کنتم به تست... ما کنتم تعملون دا عملونه د وجنه چې تاسو کول یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فیایا فاعبدون اوس د دې نه سلور طریقې د هجرت خي سلور اوامر سلور آداب چې الله وکړه ته مسله توحید بیانې تا به خلق پریدینه تنګي بدی پریشان کوي بدی نو دا سینه چې تر مسله پرې دی نه نه علاقه پرې ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکه کې مسله بیانوله خلقونه پرې خود نبی علیہ السلام هجرت وک مدینه ته لاړ مدینه ته لاړ التنا الله فاتح ک او مکه واغست واپس تمام دنیا منی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کلمه ورسیده حکومتونو اداغه امت دغه خلیفہ ګانو په دریو دریو بر اعظم منی کړی دا ولی نبی علیہ السلام هجرت وک صحابه هجرت وک نو تاسو ته هم هجرت کړئ نو کته هجرت کین نو الله سمکه غوړې فراخه ده الله یا عبادی الذین آمنو اے بندگانو زماغه چې ایمان راوړل تاسو ان ارضی واسعتون یقینا زمکه زما فراخه ده نو فیا فعبدون خاص مال را بندگی کوي بندگی مال خاص کې چې تپل چاله بندگی ونه کی چې ته ځان خلې کې زه سړی مسله دې کې څوک نه مني ادا کور مې نه ځان لاغستې اوس ځان شم پرې خو دې د توحید مسله باندې بیانوم کنه زه په خپل موحدیم ګټ کې بکینم الله بیا دوم ذکر بکوم الله په دې نه خلاصيږي زما د پر بندگی وکنو زما د بندیانو ته مسله بیان کړه نو د مهاجر زین کې راغلل چې یا الله زه هجرت کوم خو دوستان رانه پاتې کیږي مرګري رانه پاتې کیږي ورونه رانه پاتې کیږي رشتہ داران رانه پاتې کیږي څنګه به هجرت وکم الله یې پروا نشته دا خو ته عارضي رواني ولې کمر شنو بیا بس چل کوي نو چې مر شي دا شدارن بدن نه پاتې کیږي دا خپلان بدن نه پاتې کیږي دا ټول بدن نه پاتې شي نو هجرت کوا کل نفس ذائقه الموت هر سا ولا سکون کې د مرګ دی هر یو باندې مرګ روان دی ثم الینا ترجعون بیا به موږ ته واپس کړی شي الله وی دا پروا مکوا چې حقيقي جدای در من راځي نو د عارضي جدای خیر دی اختیار کا تعالی ما غټ غټ کورونه تیار کړلی ولذین امنوا وعملوا الصالحات آ کسان چې ایمان راوړ په هجرت او په جهاد او په جهود باندې او عمل یو نیک لنبوي انهم خامخ زیب ورکم دوته من الجنه غرفه د جنت نه بنگلي غټي غټي بنگلي ورکم دنګي دنګي بنگلي تجري من تحت الانهار بيګ بلان دي داغنه ولي خالدين فيها هميشه به پاغي کې ونه ماجر العاملين نو نو خد اجر د عمل کوونکو ډیر خد اجر د عمل کوونکو ګور کوم مهاجرینو چې هجرت کړي وي الله په وطن کې هغه آباد کړی پاکستان کې وګوره افغانستان نه مهاجرونو هجرت وکړ الله دو څومره کامیاب کړ الله ولا څومره درجه ورکړي او مالونه دنیوي ارته ولا ورکړي دغه شانې شام نه هجرت کړل مهاجرینو نور زین نه هجرتونه کړل شو ګوره کنداو دغه حالت الله څومره کړ الذين صبروا على ربهم يتوکلون هغه کسان چې صبر وکړي په دې تکلیفونو باندې ولی چې کله ته هجرت کوي کنه نو په دې هجرت کول کې به تکلیف تا ته پخپونه به کله کله خپیاب لای سورلې به د سرنی پیادل بر رواني سخت جمع به کوټ په در سرنی تا سره به د پیډو چلو در بازار خروم نه دغه شان پخپله به د پیډو چت کړي را روان دی دا تکلیف په خورا تکلیف برداشت کا الله نه ګیلی پکې مکوا شکوي مکوا او دویم وعلى ربهم يتوکلون خاص په خپل رب باندې ځان وسپاره تاسو به کو چې کوم کوم کتابونه کوم استادان سره دي او سبقونه څنګه دي اوس تاسو کې کانه پینې د کیاله روټي څنګه ده پکې خدای روټي دا سکن څنګه دی خو خا به طالبان تل او هغه به ډوړې نه کتله چې ډوړې پکې خدا کبه ده هغه به تل سبقونه به کتل نو اوس چې مهاجر وی الله زلار شم نو خوراک پسې زینه راوړم الله وی سړسته پروا کوي دا غټ غټ حیوانات غټ غټ زنده سر چې هغه کې طاقت نشته ځان له روټي پیدا کولو د خوراک پیدا کولو په دې دریا کې غټ غټ مې دي هغه ځان له رزق نشي پیدا کولای مزدوریان نه کوي په دې ځنګلو کې غټ غټ زناور دي الله یو غل زری رزق ورکوم نو تخو اشرف المخلوقات تعالی بر رزق زګ راکوم الله وی وکای من دابه ډیر د زنده سرونه لا تحمل رزقها چې طاقت نه لري ځان له دروځي پیدا کولو لا تحمل رزقها طاقت نه لري ځان له دروځي پیدا کولو الله يرزقها وياكم الله رزق ورکي هغه ته وياكم تاسو ته مراکي مهاجر یریګه مزه هجرت کوا الله به رزق راکي وهو السميع العليم دا الله ډیر خاوري خف اوري خف ويدون کړي ولا ان سالتم من خلق السماوات والارض وس دلایل عقلی ذکر کړي او په دې دلایل عقلی او کوم سلور سلور خبره ولا ان سالتهم کت تپوسو کې پیغمبر ایتانا ته تپو ولا ان سالت تپوسو کې د دون من خلق السماوات والارض چا پیدا کړی د اسمانونو نظم کې او سخر الشمس والقمر او خپل حکم لاندې کړی دي نور اس پوګمای لا یقولن الله خامخذبو یلا الله دار ته پیدا کړی ګور د اسمان نه الله وی رزق راوروم اسمان نه بندو بس د رزقونو کوم باران نه وروم او یا تدبیر د بری نه کوم والارض او د زمکه نه غیاګانې د لاره ټکوم دو شو وسخر الشمس ګور نور په ذریعه سره ستاغه فصلونه پخوم او ول قمر پاغي کې خوندونه اچوم رنگونه ولا بدلم پس پوګمای سره نو ګور د سلور کار د لزکوم نو رزق زموار زما فانا يفكون نو سرنګ واړول شي د حق نه کته تاسو کې د دونه چې چار اور ولې دې پتا اوس باندې د اسمان نه وب او فاحیا بیل ارض بعد موتها پس تازه کړی د پاغه سره پاغه وبو سره د اسمکا من بعد موت یا رسته دو و چې دو دا غینا دو خبرې اسمان نو برا ورول د زمکه تازه کول د سوق کوي الله نو سلور خبرې دا شو دوه مخکنی آیت کو د دې کې نو قل الحمدلله اویا چې دا ټول کارونه الله کوي دا هر کار الله کوي نو الحمدلله ټول استاینې صفاتونه د الله دي چې الله موږ مخلوق ته نه محتاج کړي موږ په خپل ځان محتاج کړل بل اکثرهم لا یاقلون بلکې زیات د خلقونه نه پويږي وما هذه الحیات الدنیا الا له ولعب او نه دی ژوند د دنیا مگر له هغه مشغوله ده ولعب لوبي دي له هغه شي ته وي چې تا مشغوله کوي د الله د ذکر نه ته په شي کې مشغوله شي او لعب غلوب لبو ته وي چې هغه ډیر زر فنا کیږي او ډیر زر ختمي وان الدار الاخره لا هي الحيوان ايقينا کور د اخرت خامخا دا ژوند پوره دی الحيوان حيوان نه دی حيوان دی بعض خلق وي حيوان ناطق حيوان ناطق وان دار الاخره له هي الحيوان هغه ژوند کامل کوم دی د اخرت هغه داسې ژوند دی چې ختمیدون کې نه دی درد تکلیف پکې نه راځي لو كانوا يعلمون الله کدو پوي دي فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وس نفي الشرك بالدعاء کوي فاذا ركبوا في الفلك او زجر ور کوي هر کله نو هر کله چې سواری شي دو په کشته کې دعو الله بلنه کوي دو په اخلاص سره بلنه کوي مخلصین اخلاص کوي له الدين په بلنه خپل کې د بلنه الله د لپاره خاص کوي الدين مراد څه بلنه نو دې دغه وخت کې کله بد بس کېشته کې دې چې غو بس یا الله فلما نجاهم الى البر نو هر کله چې بچ کړو موږ دلاره او چوبې ته اذا هم یشرکون دغه وخت دوی شریک جوړوي د الله تعالی سره نور خلق سره شریکان کوي ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون دا اوس آیات تفریل په مخکنی باندې دا سي ليكفروا دا اوله کو دي یشرکون سره اذا هم یشرکون دغه وخت دو شرک کوي ولی ليكفروا بما اتيناهم عاقبت دا شي دو انکار وکي د اغه نعمتونو نه الله وي چې موږ دول ور کړ دي او ليتمتعوا ولګوي فلما نجاهم سره نجاهم الله وي زدو بچ کما ولي بچ کوم ليتمتعوا دې د پاره چې مزي واخلي په دې دنیا کې لږ وخت یا تمتع نجات ور دې د پاره ورکوم چې دوی فایده واخلي نو پسو فیعلمون زرد چې دوی پوه شي اولم يروا ان جعلنا حرما امنا يتخطف الناس من حوله من حولهم اوس د دې زنه الله زجر ورکی په دې باندې چې ګور امن دل ما راک ګور حرم مې دل امن وګرځاو نو دا مشرکان بل کېدل د دې نسبت په چاته کولات منات عزاتا چې دا خلات سخی سی بو کنه هغه په حرم کې امن راوستي دي نو الله ودا لات سي دي حرم نه بار امن راوړي حرم کې الله امام انداش زما کار نسبت خپل الها او تکي وسم په باز دینو کې باز کلو سره چې نږدې قبر د مزار مزاري نو خلک هغه ته نسبت کوي چې د دې مزار د وجنه په دې کې امن راغلی هغه د وجنه کله امن راغلی هغه د وجنه خو خراب اندازي نو الله علم یرو ایا نګوري دوه نه جعلنا حرما امنا چې ګرځولې د من حرم امن والا یتخطف الناس من حولهم چې تختلې کې خلق چاپیره د دینه ګوره نه چې چاپیر داغه نه خلق تختل کیږي یتخطف الناس دا کی لګي خلق وجني او حرم الله د امن ګرځولې دا الله په دې کې امن اچولې نو اف بالباطل یؤمنون ایا په باطل ما بودانو باندې یقین کوي وبنعمت الله یکفرون او د احسان د الله نه شکر کوي الله د من احسانات او انعاماتو کې داغه نه شکر کوي ومن ازلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق څوک دې ډیر ظالم دا غچنه چې جوړي په الله باندې دروغ او کذب بالحق یا د دروغ نسبت کوي حق ته حق شي قران یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم لما جاءه هر کله چې راغی دوی ته الیس فی جهنم مسول للکافرین اي نشتري په جهنم کې زید دیر کېدو د پاره د کافرو د کافرانو لزید دیر کېدو نشته شته ګڼ شي زید الله ولزید تیار کړل والذین جاهدوا فینا هغه کسان چې کوشش یو کو په دین زمون کې فینا فی سبیلنا فی دیننا یا فی تحصیل علمنا زمون د علم په تحصیل کې نو لنهدینهم سبولنا نو خامخ الله او بخما غوي ته لارې لارې خپل ورته وخم چې کوم یو سړی دعوت کې په دعوت کې کوشش شروع کړي نو الله یې هغه ته په دلایل وخه لنهدينهم سبلنا خامخ هغه ته به لارې وخم د دلایلو کله چې هغه سره څوک بحث کوي کنه مناظره کوي الله وي دغه زین ته بس دلایل راولم او چې څوک علم پسې کوشش شروع کړل طالب د علم پسې وته دي او کوشش شروع کړل الله لنهدينهم سبلنا د ته بس علم لاري کولاو کم وان الله لمع المحسنين یقینا الله تعالی خاص ملګری د خسته عمل کوونکو بس الله عمل کو توفیق راکړي الله دې موږ نه کار نه واخلي چې الله پر راضي کیږي الله دې هغه کارونه موږ نه اخلي چې الله په خفه کیږي الله دې دا قران عظیم زموږ لپاره حجت وګرځي او دا قران عظیم دې الله په موږ باندې حجت نه ګرځي الله دې په دې قران باندې عمل کول توفیق راکړي دا کوم چې موږ دې ثواب دې الله